چې هغه د قران کریم په فهم کې مدد کوي او د قران مق... کریم مقصد ته په سړی رسیږي هغه اصول تاسو ویل سورځي اوس داغه نورستو دا په قران کریم کې مونږه افتتاح کوو نو د قران کریم افتتاح چې کو د سورته فاتحه نه کیږي اولنې سورته په قران کریم کې هغه سورته فاتحه ده هر سورته چې مونږ وایو نو دا یاد ساتي مونږ په پاغي کې پنځه بحثونه خامخا کوو یو بحث کوي ربط صورت بصورت د یو صورت د مخکینی صورت سره ربط دویم بوی دعوت صورت هغه به معلومه ول او مقصد د صورت ورته وایي موضوع د صورت ورته وایي څه ورته تاسو وایي دریم نمبر به په صورت کې وی تجزئه السوره الی مقاصدها صورت خپل مقاصد ته تقسیمول هغه ته مونږ خلاصه وایو سورته وایو خلاصه لنټه کې ده چې هغه صورت به خلاصه کې نو کله به یو صورت وی بس هغه خلنده خلاصه وی کله یو صورت وی هغه په ابواب او تقسیم وی دي ځنه دي ځای پورې لومبه باب دي ځنه دي ځای پورې دویم باب کله بیا داسې وي چې یو صورت په اقسام تقسیم وي په حصص باندې په حصو به تقسیم وي د دې ځای نه تر دې ځای پورې اوله حصہ دې ځای نه دې ځای پورې دویمه حصہ بیا په یو یو حصہ کې بابونه نو هغه ته قسمونه چې کوم دغه مونږ وایو عموما چې کوم دې مونږ چې حصي وایو حصمونه وایو نو دا په اعتبار د دعوی سره چې دا یو بل نه دعوی جدا جدا شي او ابواب چې وی بابونه نو هغه کله دعوه وي خو مضمونونه هغه دعوه باندې جدا جدا راوړي یو باب کې وتا ته عقلي دلایل راوړي نو بلکې به ته نقلي دلایل راوړي بلکې به ته مثالونه راوړي نو داسې طرزونه بدليږي نو بیا الته مونږه نوم د سور کو د ابواب ور کو چې دلته دا باب دی او دلته دا باب دی نو بهر حال دې تسوي دې ته خلاصه د صورت هم وای او دې ته تجزیه د صورت وای چې صورت ته تجزیه کې یعنی تقسیم کې خپل مقاصد ته دا ورته ویل کیږي نو دا شو دریم صحیح شو اول څه شی شو رابط د صورت د بل صورت سره څه تړون دی سم مناسبت دی چې دا صورت د دې صورت نه پس راغی دویم نمبر دعوه د صورت او دعوه باندې تاسو تفصیل تیر کړو چې دعوه څه ته وایي څه شی دی او دریم نمبر چې کوم دنه خلاصه د صورت او تجزیه د صورت خپل مقاصد ته سلورم نمبر بیاوی حل المشکل په صورت کې بعد مشکل ځایونه وي نو هغه حل کیږي هغه بیا چې کله مونږ د صورت ترجمه کو نو د ترجمه په دوران کې چې کله مشکل ځای ته رسیږو نو هغه مشکل ځای به حل کو پنځم نمبر چې کله مونږ صورت ختم کو نو بیا مونږ هغه ته وایو میزات الصورت سور ته وایو میزات الصورت په دې صورت کې څه امتیازات څه خاص مزامین پکې چې د بل صورت نه پاغي باندې جدا شو نو هر صورت چې موږ شروع کوو دا پنځه مزامین به خامخاوي ربط د یو صورت د بل صورت سره یو دعوه د صورت دوا تجزیه او خلاصه د صورت درې حل المشکل مشکل ځای حل کول دای سلور او میزات الصورت یعنی د صورت امتیازات پوه شوې هغه امتیازي مضامین چې په دې صورت کې شته او په بل کې نشته دی هغه کم کم نو هغه په اخره تاسو پوه شئ په دې باندې که نه دا به د صورت په اول کې خامخا وي صورت فاتحه دا خو چون کې اول صورت دی نو په دې کې د اول مضمون ربط د صورت د بل صورت سره دا نشته دی په ترتیب کې اول مضمون دی کنه په نزول کې نه نازلیدل د سوراتونو مختلف شوی په نزول کې دا سورته فاتحه پنځم سورته ده څوم سورته ده پنځم سورته ده اول سورته علق نازل شو بعض آیاتونه بیا دویم نمبر پسې چې کوم ده سورته مزمل بعض آیاتونه نازل شو بیا د سورته مدثر بیا سورته قلم بیا غینه په سورته فاتحه دغه نه پس سره سورته فاتحه نازل شوې ده نو سورته فاتحه په نزول کې پنځم سورت او په ترتیب د مصحف کې هغه اول سورت ته اول سورت راغلی ده نو په دې وجه باندې مونږ خود دې ربط نه ذکر کوو البته وجه د تقدیم به ذکر کوو وجه د څه به ذکر کوو وجه د تقدیم به ذکر کوو چې سورته فاتحه ولې په ټولو سوراتونو باندې راوړاندې کړې شو ټولو نه مخکې ولې راوړې شو نو دا هغه وجه ده چې موږ وایو سورته فاتحه په ټول باندې ځکه مخ کې راوړه چې سورته فاتحه پشان د متن ده پشان د صدا او باقی قران پشان د شرح ده باقی قران پشان د شرح ده نو متن مخ کې کنه رستو خلق شرح راوړي نو په دې وجه باندې سورته فاتحه مخ کې راوړل شو لباب د حوامیم بیا څه دی مغز د حوامیم صورت زمر دی ولی زمر کې راضی زمر کې رد راضی په شرک فی العبادت باندې په زمر کې رد پس راضی د زمر دعوه دا ده چې رد الشرک فی العباده د عبادت په شرک باندې رد کول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا باغی عقیده رد کړي لکه د استادانو د ترتیب مطابق دا د چې ګوره صورت دی په قران کریم کې سلور مزامین سلور حصے د قران ښا سو حصے ده اوله حصہ د سورته بقره نه شروع شي او د سورته فاتحه نه او دا چلیږي نو دا په سورته انعام سورته مائده په اخر باندې ودرېږي د سورته مائده په اخر باندې ودرېږي ښا د شپږمې سپاره سورته مائده دا غي په اخر باندې دایسه ختم شي ښا چې ال ختم شي دا یو وایسه شي په دې حصہ کې سدي په دې حصہ کې وای مضمون ورې ضرورت یو ټکه کوم استادان بیا مختصر ټکه کله وکي نو بعد ملګری په پوی نشي هغه وای چې مضمون د خالقیت ته کنه نو بیا خو په دې کې مختلف مزامین ذکر کیږي نه تاسو به دا ټکه او دا سی وایي هغه اصل کې مختصر وایي کنه هغه پوهه خلک نو بیا هغه وایي چې بس اسیم ټول پوهیږي بس دا سی مختصر وایي دا به داسې وایي چې دې کې مضمون د الهیت دی په عنوان د خالقیت سره مضمون د الهیت دی په عنوان د خالقیت سره ثابتې الهیت د الله الہیت ما تاسو ته ویلی او بیا بیرته تفصیل کوم په خپل ځای باندې چې لفظ د الہ چې دا یو ډیر عام مفهوم دی لفظ د اله فقط په معنی د معبود سره نه دی لفظ د اله فقط په معنی د خالق سره نه دی لفظ د اله فقط په معنی د حاکم سره نه دی بلکې لفظ د اله د ټولو صفات الهیو د پر جامع دی د ټولو صفات الهیه په دې کې راغلي دي نو دې کې هغه عنوان خود دې کې مطلب دا دی چې بیانې به تر سورته مائده تر اخیره پورې الہیت د الله چې الله الہ دی الله الہ دی کله پس کې الہ دی کله به په عبادت کې الہ دی نو معبود شو کله به وای په حاکمیت کې الہ دی نو قانون را لیګون کې شو کله به وای په دعا کې الہ دی نو دعا د دعا غوښتو لایق شو کله به وای نو دا مختلفي خو عنوان او دلیل به څه بیانې دلیل دلیل به خالقیت بیانې کدا ول تاسو ګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الہیت د الله دی په عبادت کې عبادت کوي د بندگی خاص کوي رب خپل لرا نو دلیل سوئی الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اول نه دلیل ذکر کوي دلیل خالقیت ذکر کوي دا تر سورت مائده پوری دک ترتیب باندې روان وي دا دغه د الہیت د الله ذکر کوي خو په عنوان د خالقیت باندې صحیح شو د اغه نه پس د سورته انعام نه پس مزو سورته انعام چې شروع شي الحمدلله بیا راغی ما تاسو ته وی یو یو حصہ به شروع کیږي په الحمدلله سره نو دویمه حصہ شروع شي ولی زکه چې هغه رب دی زکه چې هغه څه دی هغه رب دی هغه مربی دی هغه تربیت کوون کې دی نو که تاسو خیال وکړئ په هغه صورت کې بیا د تربیت په هغه صورتونو کې بیا د تربیت امور د تربیت لپاره دوه امور غټ دي څو امور غټ دي یو د تربیت د امورونه هغه علم د الله دی او ته چې زما تربیت کې خو زما ضرورت پر ته معلوم کنه چې زما ضرورت تا ته نه معلوم ته به زما څنګه تربیت وکي بیا به زما د ضرورت په باره کې تا ته علم وی چې دا کم ځای نه پوره کیږي دا به لکه دویم نمبر قدرت به د سره قدرت به در سره نو ته به ما ضرورت ته پوره کول شي په قدرت به در سره وي علم بم در سره قدرت بم در سره ستاسو پټ او ښکار ورته ټول معلوم دي ويعلم ما تکسبون خیال مو دی نو په دې طرز باندې د علم ذکر کو روز تر پسې قدرت هم ذکر کړي او ام دغه علم او قدرت د بل چا نه منفي کوي مخه چې بل چا کې دا نشته دی علم او قدرت په بل چا کې نشته دی پیغمبر تعالی وایي په سورته انعام کې راځي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وای کنا ورته وای چې لا أقول لكم زنویم تاسو ته چې ما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغیب او نه په غیب پویګم ولا اقول لكم انی ملک او نه درته دا ویم چې د فرشته ما څه مطلب لا اقول لكم عندي خزائن الله قدرت می نشته ده قدرت کامله ده الله غوندي زما قدرت هغه شان نشته ده ورپسې وی ولا اعلم الغیب نه په غیب پویګم علم غیب را سره نشته دا دواړه الله سره دی نو مربی سوکته الله ذکر وی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولک دا کافر خلق چي دي دا د رب سره خلق برابرې رب سره خلق برابرې نو په دویم عنوان کې څه دی الہیت د الله ثابتې او په عنوان د ربوبیت سره په عنوان د تربیت سره پوه شئ تاسو دا دویم عنوان دی دا چلی کی تر سورته بنی اسرائیل تر اخره پوری پیندل لسمه سپاره سره سورته بنی اسرائیل چې ال ختم شي ال تکي دغه عنوان چې کوم دغه ختم شي ها چې الته ختم شي نو سورته کهف شروع شي الحمدلله بیا وایي ها الحمدلله د الحمدلله دریم الحمدلله چې سورته کهف شروع کیږي نو په دې سره بیا الہیت د الله ثابتې خو په عنوان د برکت سره په عنوان د سره چې برکت ورکوونکې الله دې برکت ورکوونکې څوک دی الله دې ها څنګه برکت ورکړو وګوره هغه کمزوري خلک په قوم کې ډېر کمزوري خلک دا ټول هغه عنوان د برکت خو په دغه دغه کې تاسو ګورئ تاسو به رحمان ټکي ډیر وینئ سبب کې وینئ رحمان ټکي او په دې درې مې سکه ډیر راځي کدا په برکت دلالت کوي رحمان سلورم نو دایسه چلیږي چلیږي چلیږي حتی چې سورتی احزاب ختم شي سورته احزاب څه شي دا ختم شي په دویشتمه سپاره کې نو سورته سوال ته شروع کیږي نو الحمدلله صحیح شو نو دا شو الحمدلله دا سلورمه ایسه شو په دې سلورمه ایسه کې د طبيعت ذکر کوي الہیت د الله تعالی الہیت د الله تعالی په عنوان د قیامت سره په عنوان د چا سره د قیامت سره چې قیامت کې اختیار مال را دي ز الہ یم بل څوک الہ نشته دی صحیح شو نو سورت فاتر کې سره بیا یو بل خبره وکي چې ګوره الحمدلله بیا چې په آخرت کې خود الہ غومنه خو په دنیا کې ومنه ځکه په سی وای په سورت فاتر کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ایسی بچلیږي د سورته بقره نواله تر سورته انعام پورې په دې سکه سری الہیت د الله دی خو په عنوان د خالقیت سره صحیح شو بیا په دوی مېسا کې د سورته انعام نواله در سورته بنی اسرائیل تر اخره پورې الہیت د الله دی خو په عنوان د تربیت او د ربوبیت سره او د درې مېسې سورته کهف نواله تر سورته سبا پورې الہیت د الله بیانې خو په عنوان د برکت سره چې برکت ورکوونکی هغه د لہذا الہ مغه دی په سلورم ایسه کې الہیت د الله بیانې خو په عنوان د سره خالق قیامت سره چې مالک یوم الدین غره صحیح شو کنه دا سلوري سی په دې باندې پوښ وای اوس سورته فاتحه تاوی ولی مخ مخ کړه نو مونږ وای زکه مخ کړه وګوره الحمدلله صحیح شو الہیت د الله الہیت د الله اول ذکر کو خو په دې ځای کې استادانو حضرات بوي چې دلته کې لفظ الله دې لفظ دا علم دې خو په معنا ده واسط مشهور سره دې الحمدلله الحمد للخالق صحیح فکنا الحمد للخالق دا یو عنوان شو دا تر سورته با دغه پورې انعام پورې استاد مضمون راغی خدویم مضمون سو استاد سورته انعام نه تر سورته سبا پورې د ادا کهف پورې دا تربیت کنه ربوبیت نو رب العالمین سیشوا رب العالمین رب د ټول مخلوق دې تربیت کوونکې دې پالونکې دې نو دا د دوی میثاق په دې ځای کې ختم شو سیشوا الرحمن الرحیم درې مې ته کتابي برکت ورکوونکې څوک ته الله دې الہیت د الله په عنوان د برکت سره د سورته کهف نه تر سورته سبا پورې نو الرحمن الرحیم برکت سره خدا الله د طرف نه نعمتونه دي پاغه نعمتونو کې زیادت چول دي پاغه نعمتونو کې ابقاء بقا راوستل دي پاغه نعمتونو باندې فائدہ مرتب کول دي هغه په دې کې راغی الرحمن الرحیم نو تی په ایمان وای غسلور واړه مزامین په قرارل کرانل نو سوره فاتحه د ټول قران خلاصه شو کنه شو د دیو جن دا متن دا باقی شرح ده دا متن دی دا باقی شرح ده مزای ذکر عام کړو او چې کله دا برابر شي نو دا ته وای چې راشه تا خو ویلو کنه چې لكل شيء لباب دا هر یو سیز مغز وی ولباب القران حوامیم لباب د قران چې حوامیم دي ولباب الحوامیم څه دي بیا سوره الزمر ده کنه ما نعبدهم رد شرک فی العبادت دای مغز دی یا رد شرک فی الدعاء بل روایت راځي ولباب الحوامیم فدعوا الله مخلصین له الدین د حوامیم لباب چې دی هغه فدعوا الله مخلصین له الدین د رد شرک فی الدعاء دی په دعا کې به الله پر سپنه شریکي اوس ته وګوره لباب دل تمرال هغه د تفصیلی قران مغز هغه د تفصیلی قران مغز نو دا د اجمالی قران مغز اجمالی قران څه شو ایاک نعبد رد شرک فی العبادت و ایاک نستعين رد شرک فی الدعاء دوړ رار القران نو دا زکه دا چې کوم دینو دا د قران کریم د پاره داسې شو لکه متن او خلاصہ په دی وجبانی د ټول قران نمخ کې سره وړه سورته فاتحه یو یو نوم والا صورتونه دي یو ډیر نمونه والا صورتونه دي ښا بعضی صورتونه داسې وي چې دا غي نمونه ډیر وي ام متکثره الاسماء صورت ورته وي ورته وي متکثره الاسماء د ډیر نمونه والا صورت صورت فاتحه ډیر نمونه دي ښا تبیان د سیوطی ته تاسو وګورئ اتبیان فی علوم القرآن نو پاره کې تقریبا علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله دویش نمونه د سورته فاتحه را نقل کړی ښا دویش نمونه سورته الفاتحه دا ها دغه رنگي سورته السبع المثاني دا ولقد اتيناك سبعا من المثاني سورته القران العظیم دے ام الكتاب دے داسې مختلف نمونه د سورته فاتحه چې کوم دنو هغه دویش نمونه الته تبیان کې ځان له وګورئ سیدا دویش نمونه چې کوم دنو هغه را نقل کړي چې د دې سورته د دومره ډیر نمونه دي او عربی کې اصول دادي چې د کم سیز نمونه ډیر شي قیمتي شي چې د کم سیز نمونه ډیر شي هغه په دې خبره دلالت کوي چې دا شی ډیر قیمتي دی دا ډیر څه دی قیمتي دی ښا نو دا د هغه صورتونو نه دي نو دا دوه درې خبرې مې راته ذکر کړې یو وجه د تقدیم د فاتحه یو نزول د فاتحه دا دغه ترتیب د فاتحه چې ترتیب کې دا اول نمبر دی یو چې کوم دنه وجه د تقدیم د فاتحه یو نمونه د فاتحه سمې راته ذکر کړ ټول خو مې ذکر نه کړل ما ټول څه ته یادېږي پوه شئ خدا خبره ده چې کم ما ته یاد دي تاسو یاد کړئ نو بهر حال په دې طریقې سره به راځم نو دا سدي دا سورۃ الفاتحه اغا دغه شو دغه درې خبرې په سورۃ الفاتحه کې اولا مونږ کړې اوس دا سورۃ فاتحه چې دا دا مکی سورۃ ته او مدنی سورۃ ته تاسو کله سوراتونو سره بځای وینئ چې مکیه او مدنیه په دې کې چې بیا تاسو شروع شئ چې مکی سورۃ څه ته وایي او مدنی سورۃ څه ته وایي نو علما دی بحث په کې وګت کړی دی نو وګت بحث ته موږ څه کوو خوش ای زمانہ اختصار است ای پسر زی سبب تقریر کردن مختصر خوش کنه دا زمانہ د اختصار د مختصره خبره وکي نو چې مختصره خبره کې نو مختصر دا وایا چې سورته فاتحه چې دا دا مکی له مدنی مکی سورته ست وي مدنی سورته ست وي مکی هغه سورته چې قبل الهجرت نازل وي چې نازل وي قبل الهجرت او مدنی سورتونه هغه دي چې بعد الهجرت نازل دي اوس که مدنی سورت مکی سورت قبل الهجرت نازل دي د هجرت نه مخکې نو که هجرت نه مخکې په لار کې نازل دي که مکه کې دنه نازل دي که په بل ځای کم غر کې نازل دي نو هغه سړي دا ټول که په بل کم کلی کې نازل دي نو هغه سړي هغه ټول مکی سورتونه دي کم صورتونه چې بعد الهجرت نازل دي نو کاغه بیا په هر ځای کې نازل دي لکه نو به تاسو ته ویم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دا آیات کې دي دا آیات نازل دي دا مدنی آیات ته ولی نازل دي پس د هجرت نه اگر چې نازل په مکه کې په مکه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو حج لا او د عرفات په مقام باندې آیات نازل شو لیکن بیا به متتمدنی وای ولی نازل دی بعد الهجره بس راجح خبره دا ده نور بیا آیاتونه څنګه دیو سفری دی او حضری دی او سیفی دی او شتایی دی او لیلی دی او نهاری دی نو مطلب دا چې هر یو به سره په نوم باندې پیژني چې آو دا لکه د شپې نازل لیلی دا نهاری دی پوه شو کنه دا ټول ته بیا معلومیږي پوه شو جهادي دی پکې دا پکې مرا دی ښا چې کم په سفر د غزوه کې نازل دي نو به هر حال دا مختلف قسم آیاتونه سوره فاتحه د کم قسم نه دی قبل الهجرت نازل دی که بعد الهجرت نازل دی علما پکې دواړه قول کړی دي یو قول دا چې دا قبل الهجرت نازل دی یو قول دا چې دا بعد الهجرت نازل دی څوک چې وایي چې قبل الهجرت نازل دی هغه دلیل پیش کړي سورۃ الحجر د 14 14 سپاره کې دی چې یو نظر تاسو وګورئ نو بیا برته په ذهن کې کین ښا سورۃ الحجر مفسرینو اتفاق ته په دې خبره باندې چې سبع مثانی سدي وای دا و آیاتونه د سورته فاتحه دي او قران عظیم سدي دام سورته فاتحه ده سورته القران العظیم دام سورته فاتحه ده اوس سورۃ الحجر مکی سورۃ ده سورۃ الحجر په خپل سره مکی سورۃ ده نو په مکی سورۃ کې الله وی ولقد اتیناک مونږ ته درکړي سمالو مشوا چې سورۃ فاتحه په مکه کې نازله بل وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې مونږ کولو کې نه کولو ها او دا سورۃ الصلات ته ښا حدیث کې راځي لا صلات الا بفاتحه الكتاب مونږ نه کیږي مگر په فاتحه د فاتحه د کتاب نه بغیر څه کیږي مونږ نه کیږي بهر حال سورۃ الفاتحه د مون صورت خدای کنه اوس هغه بیا لږ چې د احناف او د شوافی په کې اختلاف دی چې مون نه کې دوه څه مطلب دی مون کې نقصان راغی چې د سهو لازم شو او کنه مون مکمل اون شو نو هغه شوافی سلفیان حضرات دا دا ټول وای چې را دا ونه شو او مونږ وایو چې نه په مونږ کې سراغه نقصان راغی خوښ وي دا غي په جسد د سهو واجب شو ها که بيخي په یو صورت او فاتحه استونه وي بیا خو سره مونږ نه شو خو هغه بل خبره ده خدا حدیث خوشش لا صلات الا الفاتحه کتاب یعنی مونږ بغیر د دین کیږي نه اوس چې نکیږي نو دا صورت نو نو بیا مونږ څنګه کېدو په مکه کې مونږ مکه کې مونږ نو دا معلومه چې صورت خو مکی دی خدا هم معلومه ده چې په مدینه کې دا صورت نازل شوه دی نو مونږ وایو چې صورتونه کله داسې وي دا واورئ چې مکرره النزول وي سوي مکرره النزول بعضی صورتونه دو پیری نازل شي ښا دو وار نازل شي تاسو پوهیږئ په دې باندې دو وار نازل شي لکه هغه بل ورځ ما تاسو ته آیات ویلو ما کان النبی والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین چې دا آیات یو واره په مکه کې نازل شو د ابو طالب دغه په باره کې چې ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم وته وی چې به تعالی استغفار غواړي بیا په مدینه منوره کې په باب د منافقانو کې د آیات بیا نازل بیا نازل دغه رنگي صورت فلق او صورت ناس دا په مکه کې یو پیر نازل شوی په مدینه منوره کې دا صورتونه دوباره نازل شو د صد پارا نازل شو د دم د پارا د دف د سحر د پارا دوباره نازل شو نو صورتونه کله مکرره النزول وی دو وار نازل شوی وی نو سوره فاتحه د کمی نه دا راجح قول دار چې مکرره النزول دا هم په مکه کې نازل شوی دا او هم په مدینه کې نازل شوی هم په مکه کې نازل شوی دا او هم په مدینه کې نازل شوی دا دا مکرره نزول صورت نو مکی هم ده او مدنی هم ده دواړه ده ها او چونکه ابتداء په مکه کې نازل ده ځکه سره مکی لیکل کیږي ها په مکی سره ځکه لیکل کیږي نو دا د صورت د نزول هغه دغه چې فاتحه مکی صورت ده ها اوس بل دغه تراشی دعوه د صورت په دې صورت کې صدا دی صورت کې بس دعوی وای دی صورت کې دعوت کوم دنو توحید د الله دی سره توحید دی توحید دی پس کې په صفات الہیو توحید دی په صفات الہیو کې چې الہی صفات کوم دی هغه په الله تعالی کې دي د الله نه بغیر دغه صفات قبل چا کې نشته کم ځای کې دا داوا ماخذ د داوی په کم ځای کې دی ماخذ د داوی لري الحمدلله ماخذ د داوی سره الحمدلله صفاتونه د خدایي موږ دا معنا کوو د دې برکت د رسول دغه خیمه مصدر به تخیم ته کم ځای کې راغلي د صفاتونه د خدایي موږ معنا کوو ولې کوو خو شوي صفاتونه د خدایي خاص الله لره دي دا دعوه د صورت ته دا اوس تجزیه کا صورت خلاصه بیانو کنه دا دعوا شو خو اوس تجزیه د صورت څه شو خلاصه د صورت خلاصه د صورت ته ګورئ تاسو لاندې به اوس ګورئ الحمدلله دا دعوا شو صحیح شو دلائل کې درې پیش کړي ولی صفاتونه د خدای خاص الله لره دی رب العالمین دلیل اول عقلی دلیل دی خو ما تاسو ته د اسماء او صفات د قبیله نه دی هغه صفات فعلیه چې شی خو بیا ارضی او سماوی او وستی او امه تطول ویلو کنه خو دې کې غنی اسماء او صفات کې دانی دا رب العالمین دا دلیل عقلی اول الرحمن الرحیم دا دویم دلیل مالک یوم الدین دا دریم دلیل سو دلایل شو کلا درې دلایل صفاتونه د خدای خاص الله لره زکه دي چې رب العالمین دی صفاتونه د خدای خاص الله لره زکه دي چې رحمان او رحیم دی صفاتونه د خدای خاص الله لره زکه دي چې مالک یوم الدین دی صحیح شو کنه دا وشو دا غینه پس بیا نتیجه ده سدی نتیجه الذي جعل لكم الارض فراشا دا دویم دلیل والسماء بناء دریم دلیل وانزل من السماء ماء سلورم دلیل فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا پنځم دلیل پنځه دلایل شو نو د پنځو دلایل نه پس وی فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان په عبادت کې مگر زوی نتیجه ورکړه نتیجه بیا په اخر کې راوړه نو اول د دعوی نه چې دلایل نه مخکې دعوی دغه خبرې نه هغه دعوی د دلایل نه پس چې نو سي نتیجه نو اوس دلته نتیجه ده ښا نتیجه دا ده چې ښا کله چې صفات د الہیت دا خاص د الله شنو ایاک نعبد یا الله مون خاص تا عبادت کو او کله چې صفات د الہیت قدرت او علم تا سره دي نو و ایاک نستعين خاص تا مدد غواړو خاص تا مدد غواړو خلاص نشو صورت صورت ختم شو ها دا د صورت تجزیه شو په پوه شو کنه صورتونه به موږ داسې تقسیمو ک الله په منظور واری او صورت کې غټي کوړو کې داسې به تقسیمو ښا چې تاسو د صورت په مقصد پوه شئ چې مقصد د صورت څه دی نو دا شو د صورت هغه خلاصہ اوس د دینه پس د صورت خلاصه او مشوا نو اوس د دینه پس ته پاتې شو حل المشکل ته پاتې شو حل المشکل چې په صورت کې موږ مشکل ځای حل کوو نو مشکل ځای په څنګه حل کوو نو ترجمه ته شروع شو او بس بیا په کې چې کوم دنو مخکې دا کوو مخکې په کې ورو بیا سره راکو نو سیدا بسم الله الرحمن الرحیم اول بسم الله دا په بسم الله کې مذاهب دي یو مذهب دا دی چې بسم الله بالکل د قران کریم جز نه دی د سر نه بس بسم الله ځان ته نازله شوې ده خو د قران جز نه دی دویم قول دا دی چې نه بسم الله د قران جز دی خو بیا پکې هغه ډله کې بیا خپل کې منځ کې اختلاف یو قول داده چې دا بسم الله چې د قران جز دی نو بس د ټول قران د سوراتونو د یو سورت نه یو جز دی د سوراتونو د یو سورت نه یو جز دی او د بل ډلې قول دار چې نه د هر سورت نه جز دی صحیح شو څوک چې په سوراتونو کې یو سورت نه یو جز دی نو هغه کې بیا هم بعض دا وایي چې د سورته فاتحه نه خو جز دی سورته فاتحه نه جز دی او یو ډله دا و چې نه سورته فاتحه نه نه جز دی یو غیر معین صورت نه بس جز دی صحیح شو خدا بغیر دا بسم الله نه چې په سورته نمل کې راځي چې غر سليمان عليه السلام د خط بسم الله راغی نه غیر او بل قول دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم دی نو دا سره دا د ټول قران د هر صورت نه جز دی د هر صورت نه سره جز او برخه ده او هیڅ بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شو زمونږه د احناف قول پکې هم دغه دی چې د قران نه جز دی د قران نه څه دی جز دی البته د کم صورت نه جز دی غیر معین معلوم نه دی او د ټو هر صورت نه جز نه دی ښا د هر صورت نو کو د نوی یو صورت شروع کې او بسم الله دی ونه ویل نو حرج نشته دی مونږ وایو صحیح شو کنه البته دی یو صورت سره وایا چې دا قران ته مکمل شي ګنې نور پکې سهارت نشته دی البته تنوی صاحب لیکلی دی هغه وای چې سړی چې مونږ کوي لا تراوی کوي نو په کار دا چې په ځړه کې هر صورت ته وای بسم الله الرحمن الرحیم سره غلې وای چې صورت شروع کوي نو دا خبر د قران په مکمل وای د اختلاف نو کې وځي بسم الله ویلو کې سهارت نشته دی خو څه کنه بسم الله ویلو کې سهارت نشته دی بس وای وسره نو دا به هر حال دا خو د بسم الله په دې کې بحث شو کنه اوس د بسم الله اجزا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دا بی ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم معنی تر تکوم نو ول برته دا دغه کوم دا چې کم ملګری په پویږي چې کم په پوی نشي معنی اصل کومه ها نو ول دا بی دا دا بی د پاره د الساق راځي بی د حروف المعانی نه دا او پلانې دي نحویان تاسو کتلی شرم تعامل ویل دا چې بعد دغه لپاره راځي ول سمانو د پاره راځي خو هغه به هر حال د ول سمانو د پر راضی باز وای دا د انصاف د پاره ده خو مونږ وای نه راجح قول دار چې بیر ته کې د استعانت د پاره ده د سره پاره ده د استعانت د پاره ده الله نه مدد غواړم بس بیر استعانت ده صحیح شو د الله نه مدد غواړم او اسم چې ده اسم د الله تعالی اسم نوم ته ویل کیږي هر نوم ته ویل کیږي کاغه نوم عالم دی عالم نو ماغه ته چې پتا مور او پلار خېل او کاغه نوم سوي کاغه نوم صفت وي صفتی نوم دار کنه تا ته خلق مولی سیب وای مجاهد سیب دته وای غازی سیب دته وای قاری سیب دته وای خوش کنه شیخ الحدیث سیب دته وای دا دي صفتی نوم له لقب دی یا کونیه ده خو به هر حال یو شی چې کوم دنه پتا باندې دی هغه صفتی نوم دی دې دواړو ته اسم ویل کیږي دې دواړو ته ویل کیږي اسم ویل کیږي نو بسم الله دې دا کې دا معنی شو چې په نوم د الله په نوم د الله کاغه ذاتی نوم وی او که صفتی نوم وی اسه مې زکه وی چې ګوره چې دواړ طرف ته اشاره شي چې که ذاتی نوم د الله شي که صفتی شي او د هغه باندې کوم شروع کوم دا مطلب نه دی چې په ذاتی نوم شروع کوم په صفتی نوم شروع نه کوم دا الله ذاتی نوم سره هغه الله صحیح شو کنه صفاتی نمونه بیا ډیر دی رحمان دی رحیم دی مالک دی صحیح شو کنه قدیر دی سمیع دی علیم دی بصیر دی هغه بیا ډیر نمونه دی نو بیا هغه نمونه چې کوم د هغه رست راځي خو په دواړ باندې مون شروع کوم دی وجه نه لفظ د اسم راوړو دا دواړ ته شامل دی هم عالم ته شامل دی او هم هغه ذاتی نوم ته او هغه صفاتی نوم ته دواړ ته شامل دی او بسم الله زکوي بالله نبی چې انسان چې شروع کوي نو دغه کوي کنه د الله تعالی په نوم کوي الفاظ خو چې ویل کیږي خو نوم د الله غستل کیږي کنه د الله ذات خو نوم ویل کیږي خو نوم ویل کیږي په جبه باندې وته سوای خو د الله نوم باخلی کنه ځکه بسم الله او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د الله تعالی نوم برکت دی لکه څنګه چې ذات برکت دی سورته دغه ته ختمي کې رحمان ولته وی تبارک اسم ربک تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکتی د نوم در رب ستا په نوم کې برکت ده ها وای الله الله الله دې سره سره دې برکات نازلېږي دا به در باندې راځي نو دا بسم الله زکه ویل ښا بسم الله الله د الله تعالی نوم دی د الله نوم دی ذاتی نوم دی صحیح شو د الله ذاتی نوم دی او دا چې کوم دینو دا بعض په دې کې خپل اختلاف ته چې دا مشتق دی او که مشتق نه دی چې څوک وایي مشتق دی وایي د الها نه مشتق دی صحیح شو کنه څوک وایي د الاله نه مشتق دی او څوک وایي نه دی مشتق پوه شو کنه خو که اشتقاق هم شي که اشتقاق هم نشي ذات سره صدقه نشته تعلق نشته البته حق ول د سبوي دی سبوي وایي نه دی مشتق پوه شو نه دی مشتق پوه شو د الله نوم دی ورسې دی الله د الله تعالی نوم دی ها د دغه نوم دی باقی بیا د اله معنی خو بکوه خو ما تاسو ته ویل دي خو دې لکه نه کوي او رحمان دی او رحیم دی رحمان او رحیم دا دواړه نمونه چې دي دا د الله تعالی صفتی نمونه دي خدا صفتی نمونه د مبالغه صیغه دي مبالغه ډیر زیات مهربان ډیر زیات مهربان صحیح شو کنه نو دا د مبالغه صیغه دي مبالغه پر رحم کې د فاعل کې ښا د رحمت نه ماخوذ دي د رحمت نسبت چې مخلوق ته وشي نو رقت القلب پزړه کې نرمي راتل ابن منظور وای الله تعالی ته د رحمت نسبت وشو نو سو انعام فضل احسان وای دات مراد دغه ته مراد کې یا داسې وای چې رحمت نسبت الله ته وشو بس الله رحمان دی الله رحیم دی ما ته څه پته ده څنګه دی په خبره ورته دی کنه کیفیت خو څه دی کیفیتونه خو په اسماء او صفات کې باندې معلومه پوه شو کنه کیف مجهول کیف سوی هغه په دې کې مجهول دی نو دا بس الرحمن الرحیم رحمان چې دی او رحیم په دې دواړو کې بیا فرق دی پر رحمان کې حروف د رحیم نه زیات دي نو پر رحمان کې مبالغه هم زیاته در رحیم نه مبالغه پکې زیاته ده در رحیم نه پر رحمان او رحیم کې بیا دوی فرق کړی دی بعضی وی رحمان هغه دی هغه ذات ته وی چې متعلق وي دا هغه رحم د ټول مخلوق سره ټول مخلوق سره سوي رحم متعلق وي او پاغي باندې دلیل د سورته طه آیات پیش کړي سورته طه 14 سپاره کې ده د اغي پنځم آیات په دې باندې دلیل پیش کړي ښا پنځم آیات الترازی الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات تعالی العرش استوا په عرش باندې استوا کړی د کما یلی خو بشانی لکه څنګه چې دا غشان سره خای نو د عرش استوا سمانه ور کوي دا معنی ور کوي چې د مخلوق د سره لازمه خبرداده چې د ټول مخلوق د امور تدبیر کړي د ټول مخلوق نو رحمت دا هغه رحمت ته رحمانیت چې د ټول مخلوق کا کافر دی که مسلمان دی که ملحد دی که زنديق دی که زناور دی که انسان دی که جن دی که انس دی که ملائکه ده که هر څه دی د ټول مخلوق تدبیر چا کړی دی الله تعالی الله تعالی کړی نو دا دا ټول مخلوق سره متعلق او رحیمیت چې دی نو رحیمیت وای خاص دی رحیمیت سره خاص دی هغه چې کوم د مؤمنانو پورې خاص دی لکه سورته احزاب چې ختميږي نو د سورته احزاب کې راځي یوشت دوشتمه سپاره کې نه سورته احزاب کې نه قمانه خطا ده خو بل دې په یاد وي راضی کنه وکانا بالمؤمنین رحیما دی الله تعالی په مؤمنانو باندې او سورۃ احزاب دی رحم کوونکې الله تعالی دغه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مرادی کنه نو سدی وکانا بالمؤمنین رحیما د الله تعالی په مؤمنانو باندې خاص رحم کوونکې نو دا رحمان عام شو او رحیم څه شو خاص شو ځکه مونږه کله معنا استادان دا کوي کنه چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی بس دا معنا صحیح وکنه نو دا معنا یو ده دویمه دک کسانتی کتا سو ګور دا دواړه معنی یو معنی دا ده چې رحمان هغه ذات ته وایي چې دا هغه رحمت خو هر سیس ته واسه شوی خو رحیم هغه ته وای چې هغه خاص وی هغه ملته وکړه مکه معنا ده په سورته اعراف کې آیت نمبر 56 تاسو راو باسي اتمه سپاره راخه سورته اعراف چپن چپن شپک پنځوس هم پیدا مکرو دلته به دواړه معنی تاسو ته معلوم شي واكتب لنا في هذه دا پیدا مکرو واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه او اولی کوم د پاره فی هذه الدنيا په دې دنیا کې حسنه نیکی وفي الاخره فاخرت کې ان هدنا الیک زمونږه هدایت تا طرف ته کړه شوی هغه مان راضی اسم قال عذابی اسی به من اشاء الله وی عذاب زما چې درسه رسوم زاغه من اشاء هغه چاته چې زما خو خشي ورحمتی وسعت کل شی رحمت زما چې هغه فراخ شوی له هر یو سیستا فساكتبها للذین یتقون نو زرد چې لیکم دا رحمت د پاره د هغه کسانو یتقون چې هغه تقوا کوي نو دوش وې ورحمتي وسعت كل شيء دا عام معنی شو دا رحمان معنی شو دا دا رحمان معنی شو فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه دې د مؤمنانو لپاره خاص لیکم نو هغه څه دي هغه د رحیم معنی شو د چا معنی شو د رحیم 156 موږ 56 وینه بس ته خطاب صحیح شو نو دا شوخه دا رحمان دې ته ویل کیږي او رحیم دغه ته ویل کیږي نو رحمان عام مهربان چې هر څه ته رحمت شامل دي او رحیم خاص مهربان یو معنی دا شوی دویمه دا شوی چې رحمان بغوی وای فرا فرا خو نخوی ده کنه هغه وای وای رحمان هغه ته وای چې په دنیا کې دا غنا مدد غوښتل شي او رحیم هغه چې په آخرت کې دی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره دعاګانو کې ویل کیږي کنه نو رحمان دغه ته رحیم دی ته وای بل پکې وایي چې رحمان هغه ته وایي چې هغه څه کوي هغه چې کوم دی نو نعمت رحم نعمتونه ورکي او رحیم هغه ذات دی چې هغه مصیبتونه لرکي هغه مصیبتونه لرکي لکه سوره انعام آیت نمبر 16 کې براشي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه اغسوف چې واړو لشو داغنه عذاب یوم اذن په دغه ورځ د قیامت کې فقد رحمه نو یقینا الله رحم وک په د باندې عذاب نو مصیبت ته لری شو کنه تکلیف ته لری شو نو رح رحیم څوک دی چې هغه هم غم عذاب مصیبت لری کوي نو دغه ته رحیم ویل کیږي صحیح شو بعض دا فرق کړل بعدو دا فرق کړی دی چې رحمان هغه ته وایي چې غټ نعمتونه ورکوي رحیم هغه ته وایي چې واړه نعمتونه ورکوي نو وایي دا رد دی په هغه مشرکانو باندې چې هغه به وي چې دا غټ غټ کارونه غټ غټ نعمتونه خدای الله تر طرف نه دي دا واړه واړه پکې بیا زمونږ د خدایانو کوي پوه شو کنه نو الرحمن غټ نعمتونه ورکوونکې دی الرحیم د وړو نعمتونه ورکوونکې دی دا معنی بعد وی رحمان دی ته ویل کیږي چې هغه نعمتونه ورکي صحیح شو کنه افراد د نعمتونو ډیر نعمتونه ورکي رحیم دی ته وی چې بار بار ورکي دا نه چې کنه یو ځل پرون دی غوښتهونه نه بیا غواړي خو څه کنه نه نه تک به تکرار ورکي ښا نو الرحمن ورکون کې د ډیر نعمتونو دی الرحیم بیا بیا ورکون کړي بیا بیا ورکون کړي نعمتونو دې دا معنا بعد دی وی چې الرحمن چې دی نو هغه څه دی هغه چې هغه بلا سوال ور کوي الرحیم هغه چې هغه په سوال او په وختن سره ور کوي نو کسو کې غواړي هم مهربانا کسو کې نه غواړي هم مهربانا صحیح بعضی وی رحمان هغه ذات ته وی چې هغه په سوال سره ور کوي خو رحیم هغه د چې سوال ته نکي غوسه کیږي چې سوال ته نکي نو خپکیږي غوسه کیږي ان الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب تاسو وای ما نه غواړي زبه در کوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې ځان لوی غني د دعا زمانہ د غختلو زمانہ عبادت معنی جلالین نه عن دعائی سيدخلون جهنم داخرين نذرت داخل بشي جهنم ته ذلیلا غسکیږي چې څوک ته نغواړي ښا داسې ذات ته نو دا تاسو بل د فرق دا دی چې د رحمان اطلاق په غیر الله نکیږي په غیر الله باندې نکیږي او د رحیم اطلاق په غیر الله باندې کیږي رحیم ویل چې دا ډیر رحیم سړی دی خدا نه چوي چې دا ډیر رحمان سړی دی اوس کته وای چې رحمان بابا چې ځان ته ویلی دی عبدالرحمن بابا نو هغه داسې غټ عالم بنون والله علم کنه پوه شوي ځکه په دغه دغه خوشحال زی پلا چې رد کړ د کنه هغه وای سوک رحمان چې ځان ته وای مشرکی دا زه حیران د جاهلانو په تقریر یم عبدالرحمن بابا باندې پاغټم عبدالرحمن بابا باندې رد کړي رحمان بابا ته وای وای رحمان بابا دا غي په جواب کې بیا وایي وای کمی سوق په فقیرای بولی فقیریم کمی سوق په امیرای بولی امیریم هم پن خایم هم پن وایم هر چاته پوښوي زه د زنو یم مرید د زنو پیر یم بیا اخره کې وای خوشاله او دولت می غلامان دي زه رحمان په پښتو جب عالمگیر یم پوه شو هغه بیا دغه جواب ورکړي خو به هر حال جواب پکې د دین معلومیږي چې رحمان دې ځان ته ویلي دې جواب کړي نه دی صحیح پوه شو خو به هر حال لوی بزرګ لوی عالم دغه صوفي خدا خبر ده چې پته بوته نه وا یا یو توجیه شته که توجیه وته کې توجیه دار شامی کې راځي ابن عابدین رحمه الله هغه وای د الرحمن اطلاق په غیر الله باندې نه البته لفظ رحمان بدون اللام چې کوم الف لام ته لری کی نو وای د دې په اطلاق کې څه حرج نشته دی نو کې دې شي هغه بیا دی وجه نه دغه کړی خوش خو لیکن دا خبره چې بیا په ځان ساتل پکار دي درې نمونه داسې دي رب رحمان او الہ چې دا الله پورې خاص دي چا پورې خاص او دا د الله تعالی صدارتی نمونه دي ګوره خا دا الله صدارتی نمونه دي کنه خوش چې دا داسې نمونه دي چې دې کې بل چاته ځای نه ورکړي رب د الله اطلاق بالکل پچا باندې نه کیږي او د رحمان رب رحمان او اله خو شو کنه دا خو صفاتی نمونه صفاتی نمونه الله خو ذاتی نوم دی سلور اله خو بالکل پچا اطلاق نه کیږي په غیر الله باندې او د رب اطلاق په اضافت سره کیدی شي د رب اطلاق څه کیږي په اضافت سره کې دی شي رب الدار رب المل رب البيت دا ویل کیږي کنه یوسف علی السلام هغه دغه ته وی ساقیتا وی اذکرنی عند ربک ما غفل رب پاک یاد کا یس اضافت وته چې ستا غرب چې ستا غرب څوک ته بادشاہ د مصر خوش هغه پاک نه یاد نو داو نو دا دغه دی او بل رحمان دی د رحمان اطلاق نکیږي په غیر الله باندې صحیح شو نو دا دغه دی خدي اوس دا مختلف دغه تاسو په بسم الله الرحمن الرحیم اوس معنی بسنګ کوي معنی د دې په اول کې یا فاخر کې بسلان کو پیان مذهب تاسو وی دلته بسم الله کې په کتابونو کې مسړې رشن کې مونږ یو ملګری وا قران شریف تکیناستو بسم الله کې وجه د تصدیق د بسم الله په بسم الله سره د قران ویل چې دا قران کریم کې بسم الله ولی په اول کې راوړه دې د وجه د پاره د عمل بل حدیث چې کله امر زیبال خدای د هر قران مخکې کې حدیث مخکې پوه بیا پسې وی چې د پاره د اتباع سلف صالحین پوه الکه کو الله تعالی په سلف صالحین په اتباع کوي نو دا سدي دا هغه نقطې چې په کتابونو کې موږ وایو هغه دلته پېښ کول کنه دلته نه پټ کیږي هغه پټ نه کوي بهر حال بسریان وای چې ورست دغه راو باسه متعلق راو باسه او کوفیان وای چې مخیر راو باسه دې د بسریان په مذهب باندې معنی او څنګه معنی به کې معنی ته ګوري خام معنی به داسې کوي په مدد د نوم د هغه الله په مدد د نوم د هغه الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم په قران کې بس صحیح شو پښتو مانم یاد کړه کنه په مدد د نوم د الله خاص بو سره وای خاص زکه تقدیم تاخير راغلی کنه هغه ابتدی او اخره کړي خاص په مدد د نوم د الله تعالی ها چې رح چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم په قران لوستلو کې ټیک شو دا دا شو بسم الله الرحمن الرحیم بس دا دوره پکې د تډیر د نوغه پکې چې دغه ګوره تفسیر کبیر پس بیا ګوري نو بیا برته پکې یو میاش والی صحیح شو کنه خو لیکن دا دې بیا ختمولم غواړي نو دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي منګ بچي معنا کولا چې منصور کې معنا داسې کیږي تاسو په سوکتلی حالت به اوریدلی الته داسې معنا کوي صفات کامله قدیمه خاص الله لردی شریک ور سره نشته د انواع 40 ډیر وګدا شي کنه صحیح الحمد دغه صفات کامله قدیمه خبره ته اوسیم چې دا کم دان راو باسي او شریک ورسره نشته دا لله نه راو باسي انواع اربعه سدي اغه سلور مشرکین اصول میاد دي کنه شرک بالکواکب ستوریم شریک ندی پکې جنات پکې شریک ندی انسانان پکې شریک ندی ملائک پکې شریک ندی صحیح شو کنه وصفات صفا اغه ته یاد دي نو اغه سلور دغه ته رد کړي نو هغه دغه سمانه کوي چې صفات کامله قدیمه خاص الله لره دي شریک ور سره نشته د انواع 40 نه مونږه مان داسې به پښتو ته بیره واړو کامله قدیمه باندې بیا څوک پوهیږي کنه اخو الته کې چونکه ټول علما ناشتي نو په دې وجه باندې داسې معنی کوي مونږ په پښتو کې معنی کوو چې صفاتونه د خدای خاص الله لره دي صفاتونه د خدای سری خاص الله لره اوس الحمد حمد حمد ستویل کیږي نو حمد تاسو چې کله د منطق کتابونه به ویلي کنه ان شاء الله تعالی سناسو خصوصا چې مرزاید وای کنه او مولا جلال نو زړه بدر لشین کینو چې حمد بر دی او حمد کټه نو هغه کې راته سکی چې مبني للفاعل واخلا او مبني للمفعول واخلا او دای واخلا او دای واخلا الته چې ته وای نو بیا بر خو خو بیا هم منطقيان دي کنه د لغت سره ممارست نه وي د شریعت سره تعلق زیات نه نو په دی وجه باندې خطا کیږي ګوره ښا خطا شوی بیا هم د مرزاید مولا څومره غټ سړی دی خو مرزاید مولا بیا هم خطا شوی څنګه خطا شوی دی خطا شوی دا دی چې هغه د حمد وای په لغت کې ستودن ته وای استایل وتا څه ته وای استایل استایل خو پیژنې کنه تاسو او په اصطلاح کې وای څه ته وای هو استناء الجمیل بالجمیل سنا ده پوه شو کنه خيسته سنا ده په هغه اختیاري جمیل په هغه نیک په هغه فکر سره په خ کار باندې چې تر چا صفاتو کې کنه و یغی ته وای نو دا کدا خو بیا ستودان چې خو یو د فارسی کې وکړه او یو د پښتو کې کړه پوه شو کنه یو د فارسی کې یو د عربی کې کړه سو هو سنا الجمیل بالجمیل څه ته وای خو ستودان ته وای کنه ستایل ته وای کنه دیو جنا مونږه د حمد معنی سکو د حمد معنی دا کو چې حمد په لغت کې بالکل الثناء الجمیل بالجمیل په خکار اختیاری کار باندې د چا صفت بیانول دي تاسو ویل کیږي دې ته حمد وایي خو په اصطلاح کې حمد څه ته وایي اصطلاح کې حمد ویل کیږي الثناء ګورئ ثنا د الله دا بالالفاظ الشرعيه الماثوره من الكتاب والسنه فاغ الفاظ شرعيه سرا چې نقل شوی دي د کتاب او سنت نه عقیدتا وقولا وعملا خیر مده کنه په عقیده سره په قول سره په عمل سره په هغه شرعي الفاظ باندې په قران او سنت کې دي شرعي تعریف وایي دا شریعت شرعي تعریف څه دی هغه دا دی چې په هغه الفاظ سره اوس کته د الله اسی یو معنی په تور باندې مخه نه پښتو کې خدای ویل شي یو ځان نه سره پیان نه جوړوي چې بیا خو وی کنه چې خدای ویل مو وای مو وای ګناه ده کنه ګناه نه ده دا معنی ده صحیح ده خو لیکن کته د الله سی دغه کې ذکر کې او ته شروع چې خدای خدای خدای اسم دغه په نشته ثواب کې نشته خګوره ځکه دا د الفاظ شرعیه او ماسوره ونه نه دي نو الفاظ شرعیه ماسوره سری هغه چې کوم دنو هغه را واخلا هغه سری هغه الله دی یا الله یا الله لګیا الله به ثواب درکړي یا رحمان او یا رحمان دا منقول نو دا بیا چې ان شاء الله تعالی سورتونه ته وای کنه نو په یو یو سورت کې با صفات اسماء او صفات څومره دي په دې صورت کې نو چې هغه راجمه کې هغه ټول بیا ځان تکیدا او قران شریف نه راواخلا او بیا کیدا نو بیا به تاسو پته ولګی چې لکه اوس په کوم نمونه باندې د الله د صفات بیان کوم صحیح شو کنه ډیر نمونه برازي اګه صفات افعال سره ذکر کې نو بیا خو به خبره تمره ډیر شي چې بالکل د حد بوزي خو به هر حال حمد دغه ته ویل کیږي اوس دا خبره شو په دې خو پوه شو چې حمد دغه ته ویل کیږي اوس دا الف لام نه الحمد مولیان دی بحث کوي کنه پارسیس کې بحث کوي نو دوی وایي چې دا الف لام کوم الف لام دی الف لام جنسی دی ک الف لام استغراقی دی ک الف لام عادی خارجی دی ک الف لام عادی ذهنی دی نو هغه عادی ذهنی کو ته بیخو باسه وای هغه مبتدا شروع کیږي خو څه کنه نو لہذا هغه خو چون کې په حکم د نکری کیږي نو هغه باندې ابتدا نه کی صحیح شو او بل دا خبره چې هغه مجازي دغه دی الف لام جنسی دی او که الف لام استغراقی دی او که عهدی دی دا درې خبرې پاتې شوې دوی بیا وایي چې الف لام جنسی او الف لام عهدی دا دو سری دا وایي حقیقی دا سری دا حقیقی دی خاصه که صاحب د توضیح تلوی وای کنا چې دا الف لام عادی دی ځکه متاع امکان العهد لا يصار الى معنى اخر وفي قول ممتنع ویلم دی وفي قول ممتنع الته په توضیح تلوی کې هم ویلي پوه شئ یا هم نه ویلي نو الته راځي چې متا امکان العهد چې په کوم ځای کې الف لام عهدی ممکن شي نو بل معنی ته نه ځي ښا بل معنی ته نه ځي او فی قول ممتنع یا الف لام جنسی واخلا یا الف لام استغراقی الف لام جنسی چې واخل دا معنی بشي چې ماهیت او حقیقت د حمد الله ماهیت د حمد سره الله لار دی نو بیا پیدا مولیان اعتراض شروع کی چې ماهیت د حمد چې بس د حمد هغه حقیقت ټول الله لار شو نو بعد حمدونه خو بندګانو لرم شته کنه بندګانو لرم شته نو مونږ وایو مونږه ماهیت شرعی یادو څه یادو ماهیت شرعی ماهیت شرعی یا الله ماهیت شرعی سره الله لار باندې چې الف لام استغراقی دي خو اوس په دی باندې سوال لادي چې بعضی افراد د حمد په بندګانو کې خورازي خو په الله کې هغه نه صحیح کیږي اوستا دا خصي فرق کستا چې فلان کې سه په کوم دنو دا عابد دی او یو لاک شو فلان کې سه عابد دی خ عابد دی اوس الله تعالی ویل شي دا ستا په بارک حمد دی خدای الله بارک دا حمد دی دا خو نه استغراقی دا څنګه راولي نو دوی بیا هم دک هغه هغه کیسې ته استغراق عرفي دی نن یاد کړی سو عرفي استغراق ته کنه بس الله سره کوم دغه دی مناسب دی هغه یاد صحیح شو پوه شو الف بعض الف لام عهدی دی نو معهود کم صفات دي مخ کی صفات معهود غاړي نو کم صفات نو وي هغه صفات دي په قران او سنت کې راغلي په قران او سنت کې په قران کې چې کم راغلي سنت کې راغلي بسکه صفات مراد دي خدی الف لام عهدی دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه منقول ده ها اوس هغه معنی تراجو تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس لیدلې به مې چرتا دا سی دومره تفسیر دی دا ابن عباس ابن نه لیکل ښا دا څنګه چې کوم سره راپاتې چې ابن عباس په تفسیر لیکل لیکل نه دی دا مجد الدین فیروز آبادی هغه را جمع کړی دی ښا مجد الدین فیروز آبادی چې کوم دی دا لوی عالم تفسیر تفسیر بصائر ذوی التمیز فی لطائف الكتاب العزیز دا بل لیکل دی هغه ډیر زبردست دی خپ هغه کې ته ګوره کنه چې دلته کې فدخلوا راغه هغه ځای ادخلوا راغه دي کې دواړو کې څه فرق دی دا داس نه سوي دا نقطې نقطې دا په هغه کې بصائر ذوی التمیز بیا ګوره ها ډیر زبردست هغه دی خوندور کتاب دی دغه شانتی دا تنویر المقباس لیکل تنویر المقیاس ته نه وایي تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس دا ابن عباس په اقوال را جمع کړی دي خو د ابن عباس سے ابن اقوال سو حضرات نقل کړی دي یو مجاهد نقل کړی دي یو ضحاک نقل کړی دي یو سدی او کلبی نقل کړی دي دا د سدی او د کلبی روایت چې دی دی کې ضعف زیات دی دی کې ضعف وی کلاهما واهیان دا دواړه واهی دي پوه شو کنه تر سو پوری چې چای تایید نه کړي د بلې وجنا نو بیا مطلب دا دی چې دی قول غستل کیږي نه دي دا کې مجد الدین غریب نه نقصان دا شوی دی ډېر لوی عالم خو ډېر لوی په افغانستان کې په هرات کې دا غټ عالم ښا مجد الدین فیروز آبادی او هغه بادشاہ چې کله شی شیعیت دلته کې را رفض راغې ایران طرف نه ډیر خلک شیعاګان شو بادشاہ باندې د تشیع اثرات راغې مجد الدین فیروز آبادی په دغه ټیم مقابله کوله خان پوه شو مولا علی قارین د دې وجنه افغانستان نه تختیدل او بیا مکه کې نه د شګانو د لاس نو دا ډیر زور دا غي چې چا به دا اغوي خلاف وکړو نو بادشاہ باغ نیولو او بیا به په سپیرا پرې خودل نو پس پو به خړو اوږي سپیرو بس مړ به پاتې وانه مجد الدین فیروز آبادی چې کلا دغه وکړو نو پاغه په خطبه کې رد وکړو په دغه باندې په رفس پاقیده باندې راوی غوخت بادشاہ ته پیش بادشاہ وی ښا د جمعې په ورځ باندې سپیو بکړی دیو په باغ کې دې بند کړو سپیو ترا پرې خو چې سپیرا پرې خو د سپیرال د پخپو کې سر کې خو د خپې ساته دې نه خوړل چې نه خوړو بادشاہ ته چاوو چې دا خو دغه شان چل دی بادشاہ ته وبو باسل او راغ مجدودین فیروز آبادی ته وی چې بعد د رفض او د شیعت نسکوما توبه وباسم او داغینه پس ته سنی شو نو مجدالدین فیروز آبادی د ابن عباس اقوال رضی الله تعالی عنہ را جمع کړی دي البته نقصان دغه کړی چې د کلبی او د سودی روایت راغست دي انو کدای د نور راغست وي د مجاهد او د زحاک غیره غون کړی وي به ډیره فائدہ وا خو بهر حال پاغي کې دا سند چې ټول مردود دي ټول مردود نه دي نو هغه معنا کوي البته کې د ابن عباس نه معنا را نقل کوي رضی الله تعالی عنہ نه هغه د الحمدلله سم معنا کوي د الحمدلله معنا غدا کوي الشکر والوحدانیت والالہیت لله الذي لا ولد له ولا وزير له ولا معين له صحیح الشکر والوحدانیت والالہیت شکر وحدانیت او یواله او الہیت خدای چا لره ده لله خاص الله لره ده الذي لا ولد له ولا وزير له ولا معين له چې داغه ولد نشته داغه وزیر نشته داغه معين نشته اوس زمونږ معنا راوته الہیت تک موردو خدای پوښ کنه نو مونږ ځکه وایو چې صفاتونه د خدای صفاتونه د خدای خاص الله لره دي اعتراض ترته نه راځي چې ټول صفات وي خلک برته وي ولکه بعض صفات خو مخلوق کې مشته ته چې دا وایي چې صفاتونه د خدای وایي مخلوق کې اوس ماته خدای صفات راخره خو شي بیرته کول شي نشي کول کنه بس تا معنا داسې جامع معنی شو چې بس ته په اعتراض او د هر څه خلاص شي صفاتونه د خدای اوس دا صفاتونه د خدای کم دي نو ماره ته وایي چې قران او سنت کې خډیر دي ډیر زیات دي البته دا صفاتونه د خدای بیا قران او سنت کې راجمع کړي دي راجمع شوي دي پس کې فدوا ورته کوي یو قدرت دی او یو علم دی یو قدرت دی یو د د الہیت صفات دي دا اوس ته ګوره الہیت کته عبادت اخلي کپه عبادت کې الہیت اخلي کپه دعا کې الہیت اخلي کپه قانون کې الہیت اخلي دا ټول به دغه ځای ته تاسو ته ګوري تی په ایمان وای ته به د هغه چا عبادتو کې چې غستا د عبادت نه خبرونه او به کی نه علم ولا ضروري دی خا هغه څوک چې ستا په عبادت خو خبريږي خو ته چې عبادت کې نو هغه بیا ردی په ثواب او جزا در کول باندې قدرت نه لري قدرت او طاقت نه لري دا غي عبادت پتو کې نه نو علم او قدرت دې لپاره لازمي شي کنه چې په الہیت عبادت کې علم او قدرت لازمي په دعا کې به هم داسې ته به د هغه چانه مدد غواړي چې غستا आवाज نه ني خبر نه خبر ایستاد आवाज نه پوښ کنه و یوم القیامت یکفرون بشرککم په ورځ د قیامت باندې به وای ان كنا عن عبادتکم غافلین مون کو تاسو د دعا او سوال نه به خبر مون ته پته تاسو زموږ دعاګانې کړې پوښ نو هغه نو ته سوالو کی نه خا او چې بیا د هغه سړی نه سوال کوي چې سید هغه ته خو پته ولګی دا خو هغه بیا ستاغه دعا هغه سر کول نه شي هغه پورا کول نه شي دلته کې سړی ته وای هغه خبري کیدا مخامخ ناشته کنه وته وای چې یاره باران او که باران او ها باران هغه کول شي قدرت په لري نه لري دا هغه چانه به دعا ونکي الہیت څه شي نو الہیت څه دی الہیت دعا هغه علم او قدرت دواړه غواړي الهیت د حاکمیت او د قانون اغم دا دواړه غواړي قانون به هغه څوک جوړي چې هغه زما د ضرورت نه زما د حاجت نه زما د خواهش نه خبري نو دا غي مطابق پس کوي ما ته قانون جوړي زما ګټه او تاوان دواړه ورته معلومي زما ګټه او تاوان ورته معلومي چې دا سیزه ته تاوان ورکړي دا سیزه ته ګټه ورکړي پوه شئ دا غي مطابق په قانون باندې او دغه شانتی بیا چې څوک د دې قانون نه سرغړونه وکي نو هغه ته سزا ورکول باندې قادرې دا خو نه چې دا مې قانون دی او خو هم د کمانه یو کني معنی بیا قانون خو نه کنه هغه بیا قانون نشو نو دا په الہیت د حاکمیت کې دا دواړه صفات ضروري دي قدرت او علم او دا بیا قران کریم کې راځي تقریبا ا چې راجمه کې کل نو زما خیال لچې 31 پیری العزیز الحکیم راغلی دی او 13 پیری تقریبا عزیز الحکیم راغلی دی نو چې دا مجموعه را جمع کې نو سوره جوړي کې 44 پیری جوړي کې تقریبا دا راغلی دی نو دا قران کریم کې چې دا قدرت او علم راضی صفات د خدای هغه په عزیز حکیم سره راضی عزیز معنی زورور یعنی د ټولو خلقو نه په قدرتونو کې پورته او حکیم معنا هغه عالم چې هغه علم سره هغه حکمت وي پاغي په هر یو په خپل خپل ځای باندې پوریږي چې دا شه دیده کې خودل غواړي دا شه دیده کې خودل غواړي هغه ته حکیم وای نو عزیز حکیم چې راضی کنه دا اصل کې صفات د خدای دي صفات د خدای دي صفات د الہیت دي صرف په دې 44 دغه کې دا صرف یو مثال در کوم یو مثال ښا سورته آل عمران راوباسي سورة آل عمران پیدا مکو آیت نمبر 5 پیشوا او چی پیشو اوس به تاسو پوه شئ خیر صحیح شو ان الله لا يخفى عليه شيء یقینا الله تعالی نه پټیږي پاغه باندې یو شی داغه د علم نه نه پټیږي فل ارض پزمکه کې ولا فی السما نه پاسمان کې نو دایغه عموم علم احاطه د علم علم محیط طرف ته اشاره شو اوس قدرت وګوره هو الذی خاص الله غذات ته یصورکم چې تصویر در کوي شکل در کوي تاسو ته فل ارحام پغه بچدانو د میندو کې کیف یشا څنګه چې خوخشی قدرت کامله دارا علم او قدرت دواړه ذکر شو کنه نو ورپسې په نتیجه کې وی لا اله الا هو نو نشته د اله غیر د الله نه نو څور پسې وای العزیز الحکیم قدرت مشته دی یصورکم فی الارحام علم مشته دی الحکیم ځکه لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء خیال مو کنه دا مثال شو نو دا سری صفاتونه د خدای او تاسو پیژندل الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دی بل چا کې د دی وجود نشته دا دعوه شوخه دي ته دعوه د توحید وی فل فی صفات فی صفات الالهیه دعوه د توحید د صفات الهیه کی په سوراتونو کې تقریبا د 50 سوراتونو په سر کې الحمدلله راغلی دا او وخت مې راته وی الحمدلله سورته فاتحه الحمدلله سورته انعام الحمدلله سورته کهف الحمدلله سورته سبا الحمدلله سورته فاطر په دې طریقې باندې صورت دا الحمدلله چې کوم دا په مختلفو صورتونو کې راغلي دي الحمدلله جامع صفات دغه رخه جامع کلمه ده په دې کې صفات د الہیت په عبادت صفات د الہیت فی الطاعت صفات د الہیت فی الدعاء صفات د الہیت د حاکمیت او څه کنه ابو سروای حاکمیت په کړه ټول نه بنیادی شی دی ځکه چې حاکم نه نو ته ولې اډر مانی خبر اورسې دی کنه چې حاکم نه ولې ته په قانون عمل کې نه دا خو حاکم ته چې مونږ کې اول به الله حاکم مانی لکه ماته حکم کړل چې حکم کړه حاکم شو پوه شو نو دا به پاغي طریقه کې چې هغه کوم قانون را لېګل دي ځکه چې حاکم نه کنه نو حاکمیت او سارا صفاتونه د خدای خاص الله لره دي صفاتونه د خدای خاص الله لره دي بس پټول فرقو را دو کيار پټول فرقو کسو کلا نه مني فاغه امرا دا چې الله شته د صفات مشتا که څوک صفات نه مني د صفات منکرینو تیر شوی دی جهمیه پاغی باندې رد راغی چې معتزله جهمیه هغه باندې رد راغی چې الحمدلله هغه لره صفاتونه شته دي صفاتونه د خدای ورلشته دي څوک را پاسی هغه سره شرک فی صفات کوي صفات د الوهیت او الہیت راخلی او غیر الله ته ثابتې دا عالم الغیب دی دا متصرف ته دا خبره چې کوي نو چې تاو وی چې الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دی پاغه مراد راغې چې مشرکین په صفات هم څه شو دا مراد شو ټول فرقه د لارت کل کنه په لاند انداز کې د ټولي فرقه کسوک شرک په تو دغه کوي په علم کوي کسوک شرک په تصرف کوي کسوک شرک په دعا کوي کسوک شرک په عبادت کوي کسوک نفي د صفاتو کوي دا ټول څه شو دا ټول دلا په یو الحمدلله سره وال داسې دعوه قران پیش کړه چې الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دی رب العالمین پالون کې د ټول مخلوق دی خجی دا خو معنی شو دلته یو لفظ د رب دی یو د عالمین دی کنه صحیح شو رب ستوي او عالمین ستوي رب رب يرب ها دا ویل کیږي تربیت کول د یو سیس درجتن فدرجتن درجه په درجه ته یو سیس تربیت کوي فیشن رب راببون د پاسل کی اغه ذات چې هغه مخلوق سکی تربیت کوي مخلوق سکی تربیت کوي خو تربیت په کم نظام کې کوي په کم نظام کې کوي نو دې کې البته مسله ده بعض حضرات لکه پاغي کې حافظ ابن تیمیه رحمه الله هم د علامه ابن تیمیه سره اغا دا کار کړي چې هغه ربوبیت خاص کړي دي په نظام تکمیلی پوری سپوری داغه په باندې تاسو ګوري توحید درې قسمه دی توحید د ربوبیت ته توحید د الوهیت ته او توحید د اسماء او صفات ته هغه وی نظام تکوینی څنګه دی باران را وریږي صحیح شو ودریږي نور راخیږي پریوزی شپکیږي ورسکیږي ها بیماریږي جوړیږي مړکیږي ژوند کیږي وای دا کارونه ته دي ته نظامی تر دغه وای دا دا په دې کې دا کارونه کول دا د رب کار دی وای دا د رب دی دي ته سویل کېږي ته توحید د ربوبیت وای دي ته سوی توحید د ربوبیت دا توحید د ربوبیت ته هغه هغه بل چې د عبادت او د حاکمیت سره متعلق ته نو هغه توحید د الوهیت ته هغه سره د توحید د الوهیت ته نو دا د هغه رائے ده دا هغه رائے ده او هغه په دې باندې دلایل پیش کړي دلیل لکه سوره مؤمنون اتلسم سپارخه پیدا مکړو قل لمن الارض ورته وای دا چا په اختیار کې د زمکا ومن فیها وغت په میز هغه په دې زمه کې ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو وای سیقولون لله هغه دلته دوه خبرې ثابتې یو خبره دا ثابتې چې دک نظام کې تصرفات ته ربوبیت ویل کیږي په دغه نظام کې او دویمه خبره سره دا کوي چې دغه ربوبیت د توحید فر ربوبیت نه مشرکین منکر نه مشرکین منکر نه وای دا وګوره دا وګوره چې چا په اختیار کې د ځمکه او منفی هغه څوک چې فدی کې دین کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو دا مشرکان به وای سیقولون لله نو تر د چې دوی به وای د الله په اختیار کې قل ورته وای افلا تذکرون آیات سره دین نصیحت ناخلی قل بیا ورته وای مر رب السماوات سوک ته رب د اسمانونو السبع دو و رب العرش العظیم او رب د لوی عرش ته نو سیقولون لله مذلت دی بوای د الله الله په اختیار کې دار سو قل ورته وای افلا تتقون آیا تاسو ای تقوا نه کوي قل بیا ورته وایا من بيدیه د چا په اختیار کې دی ملکوت کل شی بادشاہي د هر سیز خوش یا اختیار د هر سیز او هو یجیر وغه پنا ور کوي ولا یجار علیه داغه په مقابله کې پنا نه چی ور کې دی ان کنتم تعلمون که چر تاسو پويږئ نو سيقولون لله نظر د دوی بوي د الله په اختیار کې هغه وای داسې دي وای نظام تربیت چې دی کنه نظام تربیت دا دغه وای ربوبیت چې ربوبیت بس دا په دې نظام تکوینی کې هي په نظام تکوینی کې چې په خپل چلیږي زما او ستاسو په اختیار نشته دې نظام تکوینی وای په دې نظام تکوینی کې کم تصرفات دي کنه نو وای دې تسویل کیږي دې ته ویل کیږي ربوبیت او دا ربوبیت کې وای دا مشرکان منلو یو دیرشم او دو دیرشم پیدا مکو قل ورته وایا من يرزقکم سو کروزی درکې تاسو ته من السماء الى اسمان نو والارض او د زمکنا ام من یا هغه سوق د یملک السمع چې په اختیار کې لري تاسو دا قوت د اوریدو والابصار او د لیدو قوت سترګي ومن يخرج الحي او سوق چې راو باسي ژوندې من المیت د مړینا فما ذا بعد الحق نو نه پس د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده فانا تصرفون نو تاسو کوم فاتاړه ولې شي نو هغه د دې ځای نه استدلال کوي چې رب بس نظام تکوینی چلون کې تاسو ویل کېږي رب ویل کېږي رب دغه ته ویل کېږي او مونږ وایو چې نه او مش او دویمه خبره سره هغه بیا دا کوي چې توحید د ربوبیت او مشرکان ټول منل ټول منل مونږ وایو چې نه دا خبره ستا صحیح ده چې رب د نظام تکوینی چلوونکي ته هم ویل کیږي خو رب د نظام تشریعي قانوني نظام چې کوم دی چې هغه کې بنده ته اختیار ورکړی دی چې ستا خوخه ده وی نن د خوخه ده کسه کې هغه وکا خو سبا ته بیا ما خواته راځي بیا به پته لګي دغه ته نظام تشریعي وای منز په نظام تشریعي کې دی روزه په نظام تشریعي کې ده حج په نظام تشریعي کې دی زکات په نظام تشریعي کې دی قوانین د بیع شراء مزاربت ربا درهن وغیرہ دا ټول په نظام تشریعي کې دي دغه رنګ حدود قصاص پوښ کنه دا په نظام تشریعي کې دي مونږ وایو چې نه فقط په نظام تکوینی کې نظام تکوینی متصرف طرف نه وای بلکې د نظام تشریعی متصرف هم رب پوه شو کنه نظام تشریعی متصرف ته هم رب ویل کیږي ها چې نظام تشریعی چلی ها سشتا نظام تشریعی څه شامل هغه نظام تشریعي توحید د اولوہیت کې شامل دی هغه په اولوہیت کې شامل دی مونږ وایو چې نه دا په ربوبیت کې شامل دی په ربوبیت کې او د دې مونږ سره دلایل دی یاره د دې باندې مونږ هم دلایل پیش کولی شو چې رب چې کوم دنه هغه حاکم دی که په نظام تکوینی کې که په نظام تشریعي کې لکه تاسو ګورئ کنه سورت توبه کې سورت توبه کې تاسو راو باسي نو تاسو ته پته ولګيږي پیدا مکړو اتخذوا احبارهم نیولیو دی نصارا او هغه علما خپل ورهبانهم پیران خپل اربابا ارباب جمع در رب ده اربابا خدایان من دون الله غیر د الله نه والمسيح ابن مریم او عیسی چې زوی د مریم و ما امرو دوی ته امر نو کړی شوی الا مگر د دې خبرې لیعبدو چې دوی د عبادت کوي یا دوی د خبره ومني الہ واحده د خدای یو لا اله الا هو نشته ده معبود نشته ده حاکم مطاع او معبود درې معنی مارتوی په دې ځای کې بدرې معنی کوي او بیا په خپل خپل ځای کې خپل خپل معنی کوي الا هو غیر د الله نه سبحانه عما یشرکون پاک دی الله دا غنه چې دوی سره شریکای کې پته په توحید د عبادت کې په توحید د حکم کې دې ځای کې تاسو وګورئ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب اربابات دې خدایان جوړول هغه ورته ارباب ویلی دا نه ویلی چې زمونږ د علما او زمونږ د پیران د نظام تکوینی دا بارانونه دی ورې دا ډوړی خلکو ته دی ورکې دا عقیده نه لرله ها دا عقیده نه لرله بلکې دا عقیده لرله چې دوی راته کوم شی جایز کی هغه به جایز وي او چې کم راته ناجایز کی به ناجایز وي حدیث ترمذی مې ته ویلو عدی ابن حاتم والا چې په خپل ځای راشي بیا به ته بیا ویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی د آیات وی پر او تلاوت کولو عدی ابن حاتم یا رسول الله هم ما عبدوهم هغه خدا غوی عبادت نو کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی آیا دا څه نو چې هغه ته کم شی جایز کو دی و جایز کو چې کم شی وته ناجایز کو او بنا جایز کو وی او دا څه خوا وی ام دک دا غوی هغه اتخاذ الارباب ام دغه معنی دا چې دا د ارباب نیولیو نو ګوره ارباب راغی په نظام تکوینی کې راغی په تشریعی کې حلالول او حرامول دا نظام تکوین دی که تشریعی دی دا خو تشریعی نظام دی دا قانونی نظام دی و څه کنه دغه رنګ صورت نازعات تاسو وګورئ صورت نازعات په دې ته یو څو دغه ځکه پیش کوم چې دا مسله چې بیا تاسو په یو ځل ذهن خلاص شنو بیا دغه وی مسله بر تاسو نه وی سورت نازعات ها په سورت نازعات کې آیت نمبر 24 وګورئ آیت نمبر دغه تیشو فرعون فرعون کنا فرعون ویلی اوس که فرعون خلکو ته دا ویلې وي چې زه رب یم په دې معنی سره چې تاسو خالق یم نو دغه د پرې دربار کې داسې بډاګان هم ناسو ټیبو تر پاسې درو چې لکه ته نو یې مونږ پیدا وکړه د غرقه ته زمونږ څنګه رب پوه شو کنه ته نظام تکوینی وته یادو که ورته وی چې نه رزق مکمل زدر کوم کدای ورته وی دی نو هغه په اعتراض کړو چې لکه ته نو یې مونږ لا ډوډۍ خوړه مونږ خوړه ته نو زمونږ پلار نیکه ته چا ورکوله چې ته زمونږ رب الاعلى ربکم الاعلى نو دی وجنا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې موي وای فرعون کا دعوا فطری ربوبیت کا نہیں تھا فطری ربوبیت چې کوم دی فطری ربوبیت چې کوم دی ما فوق الفطر نه ما فوق الفطرت ربوبیت کا نه ایتا د ما فوق الفطرت چې کوم ربوبیت ته د الله ربوبیت ته وای دا غي داوی نه وکړي د دعوه د دې کړي و چې نظام او قانون بس کوي نظام او قانون به دمام د موسی علیه السلام مقابله کې وا نو هغه دوه خبرو د پاره وا یو د نظامی تشریعی په فرعون باندې راته نظام تکوینی کې هم چې دکم شرک کول خو نظام تشریعی کې بیا خصوصا په شرک په حاکمیت کې د سره مقابله کول او ورسره چې کوم دنه د بنی اسرائیل ازادي و چې بنی اسرائیل چونکی مسلمانانو پوه شو کنه بنی اسرائیل مسلمانانو هغه هغه باندې د ظلمونه کول نو په دې وجه باندې که تاسو سورته زخرف وګورئ 25مه سپاره کې او هغه کې آیت نمبر 51 نه واړوي ښا 25مه سپاره اکاون ښا هم کتو دلته دې څه کوي دې ګوره کده ربوبیت داوا نه کړ تاسو ته اوس پته ولګي خا دې سوي دې وای چې په دې ملک کې د نظام زمای ولی ونادا فرعون اواز ک فرعون فی قومه په قوم خپل کې قال وی یا قوم ای قوم زما الیس لی ملک مصر ولی زما په اختیار کې د مصر بادشاہي نه ده وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهرونه چې مله ته جوړ کړی دي چې بهيږي من تحتي دا هغه زما د حکومت لاندې دا نه چې در لاندې بایدل پوه شو کنه دا سوچونه کوي چې تاسو سمره غټو پوه شو من تحتی زما د حکومت ای تحت ملکی زما د حکومت د لاندې دا نهرونه چې چلیږي او په دې کې تاسو د ځمکې وبکوي او دا وسره چې کوم دنه مطلب دا ټیکسونه میکسونه اخلم اوس هم دا حکومت د مصر زمانه دی دا موسی زما د دا خبره خلک کم ټیم کې کوي دا چې کله ته د هغه حکومت اعتراض وکړي دا موسی زما په حکومت باندې اعتراض کوي ولې الیس لی ملک مصر دا حکومت د مصر زما نه دی افلا تبصرون تاسو ګورئ نه دې ماته وایي چې تبه نظام نظام بستاني پوښوي دا د نظام تشریعي مسله و دغه ځای کې لانجه په دې کې جوړه و خو لیکن وګوره سی ویلي دی وی انا ربکم الاعلى ویلي ویزه رب ما غوري فرعون څه ویلو رب ما نو دا د ربوبیت لانجه وک نه وا خو په نظام تشریعي کې وا په نظام تکوینی کې نه وخا دا خبره مونږه علامه صاحب تکو چې علامه صاحب ته چې دا خبره کې چې په دې خنور مونږ سره ډیر دلایل شته او ته چې سره دا خبره کې چې رب ربوبیت کې بیا د مشرکانو اختلاف نه دراغلی نو اختلاف دغه دی راغلی دی پوه شو کنه البته ته وایې چې توحید فی الربوبیت هغوی منل وګوره دا رب السماوات السبع رب العرش العظیم فسیقولون الله دا ټول منل دا ټول خې منل لره مونږ وایو بالکل رب السماوات منل چې الله دی رب الارض منل چې الله دی رب العرش منل چې الله دی خو رب الناس نه منل رب الناس نه معنی چې اوس چې دا نظام دغه دا ټول نظام تکوینی شو نظام تکوینی کې الله معنی خو رب الناس نه معنی چې قانون به الله راکړي د دې وجنه قران چې کله ثابتې نو رب الناس ثابتې تاسو ګورئ موسی علی السلام چې فرعون ته دعوت ورکړي نو څه ورته وایي وای هغه رب العالمین دعوت ورکړي فرعون ډایرک دغه اعتراض وکړي رب د اسمانونو د زمکو دی او ما بینهما غت په میان د ذکرین کنتم موقین کچرت تاسو یقین کوي نو لانجه د خلق پر رب رب السماوات کې نه وی غا الله دی رب الارض کې نه وتر دي د زمکه فصل سوکرا درغونې وی د الله دی رب او ما بینهما کې نه ور دي دواړو په میان کې خو لانجه پر رب الناس کې وا پوښ کنا او رب العالمین چې کله معنا د انسانانو شي د ټول مخلوق نظام تشریعي کې لانجه کوله ودا مونږ نه منو نو په نظام تکوینی کې رب منو خو په نظام تشریعی کې لانجه کوله پوه شئ په لکنه صحیح شو نو دا هغه دا خبره نو او رب العالمین رب العالمین چې دی نو دا دواړه معنی وکا رب العالمین حاکم دې په نظام تکوینی کې رب العالمین حاکم دې په نظام تشریعی کې دواړه قسمه حکمونه دا غ چلیږي ښا باران دا غ په حکم را وریږي صحیح شو کنه ازمکه دا غ په حکم زرغونه کوي بیماری کې دا غ په حکم باندې اوس دی بل طرف تراشه نو ها د پدغه کې باندې په انفرادي ژوند کې با حکم د هغه اډر به داغه چلیږي صحیح شو په اجتماعي ژوند کې به اډر د هغه چلیږي په کورنی ژوند کې به اډر د هغه چلیږي نو په سیاسي ژوند کې به اډر د چا چلیږي داغه چلیږي دا سه رب دی ښا رب العالمین په معنی پوه شوې کنه نو رب العالمین رب د ټول عالم دی عالم څه ته وایي عالم ما سه والله ته وایي څه ته وایي بس د الله نه غیر چې څومره مخلوق دي دا ټول مخلوق ته کنه عالم دي کنه صحیح شو البته په قران کې د عالم درې اطلاق دي یو خدای اطلاق شو دا خو عام دي دا راځي ډیر ځایونو کې یو قران کریم کې کله عالم ته معنا د انس او جن سره راشي د انس او جن لکه سوره فرقان اتلسمه سپاره کې ده ها داغي اول آیات تاسو راوړوي تاسو به پوه شئ صحیح شو پیدا اولنې آیات تبارک الذی برکت ورکون کې الله دی غزاد ته نظر الفرقان چې نازل کاغه جدائی راوستل کې فما بین د حق او د باطل کې قران علی عبدی په بند خپل باندې د سره پارا لیکون للعالمین نذیرا لیکون للعالمین دې لپاره چې شي د ټول عالم لپاره نبی رسول الله ټول عالم ته چې ګټي بوټي ونی دي ته پیغمبر نه راغلي پیغمبر چې راغلي دي او فرشتي عالم دي فرشتو ته نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دي پوه شئ نو داسې دي چې عالمین نه مراد جنات او انسانان نو کله قران کریم با عالمین ذکر کوي مراد به جنات او انسانان کله به عالمین ذکر کی خو اطلاق د عالمین به صرف په انسانانو باندې په ځای باندې به په صرف انسانانو جنات باندې بم نه لکه سورته شعرا کې دا راځي ښا په صرف سورته شعرا روبا سي تاسو نو لسمه سي پاره ده ها دا دغه او باسي آیت نمبر دی 165 او دوه درې ورځې پاتې 15 شعبان خلانه جنات ته ورنږدې چې برابر دي کړي پوه شئ دا انسانان صرف مرادو ښا دا صرف انسانان مرادو نو دلته کې عالمین دا درې واړه خو دلته د عالمین نه مراد دی دلته د عالمین نه عام مراد دی نو ځکه موږ د نظام تکوینی او تشریعی دواړو معنی کوو ښا رب العالمین دا شو رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دی په نظام تکوینی سره تربیت کوي او تربیت کوون کې د مخلوق دی په نظام تشریعي سره قانون ورته را لیږي په دې قانون بچلېږي ښا نو دا دغه شو او دا دلیل اول شو دا اول دلیل شو دعوی لپاره ښا دعوی لپاره شو اول دلیل څنګه نو د دعوی د دلیل ترمن د بلک مطابقت هم راولي اول ځای دی کنه بیا خو ته بیا روان یو که خیری سپیډ کلوالو بیا په کې دعوه دلیل کې مطابقت نه کو دومره برته مت دلیل شو عقلی شو نقلی شو وحی شو بس دا به پر تیری کو خو دې دا کې خو بلک لک مطابقت جوړو هغه دا چې تاوی چې صفاتونه د خدای خاص الله لره دي دار دعوه شو دلیل سره زکه چې هغه رب العالمین دی زکه چې هغه رب العالمین ولی تربیت چې څوک د چا کوي نو د هغه حاجتونه د هغه ضرورتونه ورته معلومي نو ها او د هغه فائدہ او نقصان ورته معلومي نو علم پکې راغی علم پکې راغی صفات د خدای کې یو راغی بل هغه تربیت والا امور به پیدا کولی شي هغه بدتا ورکول شي نو قدرت پکې راغې صحیح وکنا نو قدرت پکې راغې نو رب العالمین سره داغه دعوی اثبات شو چې صفاتونه د خدای چې علم او قدرت ته ها هغه دواړه سدي خاص الله لره دي ځکه چې رب العالمین دی دا اول دلیل چوکا ځکه پکې میانس کې ساعت مت فرانه غیر الحمدلله داوا دلیل کې دغه وی الرحمن الرحیم دویم دلیل عقلی وګوره دویم دلیل عقلی د اسماء او صفاتنا الرحمن اغا الله تعالی عام مهربان دی او الرحیم غ الله تعالی خاص مهربان دی یا ډیر نعمتونه ورکون کې دي بار بار ورکون کې دي اغه لس معنی چې مت رحمان او رحیم کړی وي هغه چې پکې تاسو کومه فټ کوي تاسو ته پکې اختیار ده ښا هغه کولای شي الرحمن الرحیم دا دویم دلیل عقلی شوخه ولی الله تعالی ولی صفاتونه د خدای خاص الله لره دی ولی دی ورلا زکه دی ورلا چې هغه رحمان دی او هغه رحیم دی دا شوخه خجی په دې رب العالمین کې یو خبره پاتې شو په دې رب العالمین کې رد رد په ډیرو فرقو راغی رد راغی په هغه خلکو باندې چې هغه مکمل د الله د وجود نه انکار کوي دویم ورپسې رد راغه په هغه فرق باندې چې هغه خو الله منی خو هغه هیڅ شی نه دی نازل کړي قانون مانو نشته دا څه نه دا داسې دي دا د الله تر طرفه نه دي دا د الله تر طرفه نه دي دا کار څوک کوي دا کله يهوديان کوي د زکه يهوديان کوي ښا هغه کله کله وي الله هیڅ شی نه نازل کړي سیکولر سیکولرزم چې اوس راغلی دی خو په دغه بنیاد باندې ولاړ دی کنه دا یو غټ مولا او خدا سي غټ پوه شو کنه لاړو نبی صلی الله علیه وسلم سره بحث کول چې بحث کول نبی صلی الله علیه وسلم په بحث کې نور راګیر کو بیا وته قسم ورکو وی استاد په الله قسم ماته وایا چې په تورات کې دا نه دی راغلی چې ان الله لا يحب الحبر السمين چې الله غټ سرب مولا نه خوخی پوه شو کایمانی ولا تورات کې شته کې نشته دل غوسه ورا چې غوسه ورا له نسیوي الله وی دوی وما قدر الله حق قدره دوی قدردانیو نکړه د الله تعالی حق قدره په حق قدردانی سره کم وخت اذ قالو کله چې دوی وی ما انزل الله على بشر من شيء وی الله په دې بشرو کې په اچا هیڅ شی نه نازل کړي تورات مې د خدای کتاب دی دا پکې راغلي دي وی اچ سیم الله پاک نه نازل کړي غوسه کې راغی سره کنه چې غوسه کې راغی ته خو وی چې تاسو په دې باندې وځو سو روپۍ مو پي یال ته قوم د مشرۍ چې قوم ته لاړو چې تا خدای او شرم او تا زمونږ د کتاب نه انکار کړي تورات نه یو روپۍ برانه ونه ویني خو شو کنه نه به تا مونږ بیا نه پس مشر ومنو تا غو خدای غر ک تا خپل تک ویل د الله د بیخی د هر کتاب نه انکار کړي نو یو طریقې دای چې الله هیڅ قانون نه نه نازل کړي دویمه طریقه د ربوبیت نه د انکار د کافرو دا ویخه دویمه طریقه دا وی چې دوی سوي دوی وای چې نه الله تعالی چې کوم شی نازل کړي روحانيات دي خو قانون پکې نشته روحانيات دي خو قانون پکې نشته الذين کسان دي جعل القران عزين چې قران ټوکړي ټوکړي کړي دي نو باز مني او باز نه مني نو منز روجا حج زکات مدرسه خانقاه تبلیغی مرکز دا ته جمعات دا وي منو دا منو دا صحیح دی لیکن په نظام تشریعي کې ځانور قوانین دي حدود دی مارکیټ ته عدالت ته وینا نه دانه پوه شو کنه نو دا سی الذين جعلوا القران عزين دی قران په ټوکړي کې نه دام د ربوبیت منکر دام د ربوبیت منکرین دویم قسم دادی دریم قسم د ربوبیت منکرین دادی چې هغه وای چې مونږه منو قوانین منو خو هغه چې زمونږ برابر خو زمونږ د رائے فکر سره برابر شي زمونږ د رائے او د فکر سره برابر شي لکه سورته مائده کې هغه راشي یا ایها الرسول دا خو د يهودو دی دا درې واړه د يهوديان دي یا ایها الرسول اے رسولا لا يحزنك الذين غمجن دي لکه تعالی را کسان یسارعون فی الكفر چې هغه منډي وای کو یو بل نمخ کیږي په کفر کې یقولون وای ان اوتیتم هذا فخذوه کچرته دا خبره چې مونږه جوړه کړې ده دا درته درکشن وای خلای وان لم تؤتوه اکدا نشو در کول نو فحذروا ځان ته بچ کی بیا ماخلی پیغمبر ته فیصله لراتل وی ک فیصله د حد وکړه د کوړو د جلد خو وای خلی که فیصله د رجمی کول نو بیا ماخلی بیا یې ماخلی ښا لکه د دوی خوخه دغه وکنه نو خپل رائے خپل خوخه ته سکی اغه راولي لکه ما تاسو ته مثال درکړو چې د بینظیر په اول دور کې بے نظیر چې پاکستان باندې راغلی وکنه لوی افاتو هغه چې راغلی و د هغه په اول دور کې دی بعض علما یو دغه جو په دلایل ولیکل او هغه دلایل باندې مبني په حدیث مبني یو بل جوړ کو وړاندې کې اسمبلی ته چې د خزه حکمرانی اے د خزه حکمرانی په اسلام کې نشته دی نو په اسمبلی کې د بل طریقه دا وی چې دا پیش شي نو په دې کې اوله خبره دا وی چې اول د بحث لپاره یا منظور شي یا نامنظور شي چې کله د بحث لپاره منظور شي بیا دا غینه پس بحث کیږي نو بیا یا قانون شي یا غیر قانون شي صحیح شو کنه نو چې دوی دا بل پیش کړو نو د دې بل نه پس ورته سوې وی دا بل م پیش کوی ځکه دا د اساسي قانون سره ټکر لري اساسي قانون بنیادی حقوق کې راځي آئین کې چې د خزه او سړی یو برابر دي او دې کې وایي چې دا دغه دي لہذا دا زمون د اساسي قانون سره خلاف دا به د بحث لپاره نه منظور وي د بحث لپاره به نه منظور وي یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه کدا اساسي قانون سره شریعت موافق او قانون کا او یې بحث لپاره منظور کا و ان لم تؤتوه اکدا غیر موافق نه نو فحذروا بیا څه کوي بیا ته ځان وساتي دا د رب العالمین منکرین دي ښا دا د ربوبیت انکار دی دغه ته د ربوبیت انکار وي ښا الرحمن الرحیم خجی نو دا مو پیدند الرحمن الرحیم دا دویم دلیل دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی دا دلیل څنګه لګی صفاتونه د خدای خاص الله لره دي صفاتونه د خدای خلاصه نه تسوی سس دي علم دی او قدرت دی پوښوي نو څوک چې رحمان وي هغه نعمتونه ورکي ها نعمتونه ورکي ډيري ورکي صحیح شو کنه دا نعمتونه هر چاته ورکي نو دغه ذات ته د نعمتونو علم وکي بني دا نعمت ته او دا دغه دی دا نعمت نه دی خو چاته چې یو شی ورکې نعمت خو به پیژني او د نعمتونو علم به وتا او دا به ته معلومه چې دا سړی اوس دی نعمت ته احتیاج لري کوښښ کنه دا علم شو قدرت هغه نعمتونه پیدا کولم په کار دي کنه کنه هغه نشي پیدا کولې وغه لا ور کولې نشي نو قدرت لاړو بیا پوښ می نو دایته شو الرحمن الرحیم چې نعمتونه پیدا کوي او نعمتونه ور کوي نو علم او قدرت پکې راغی نو بیا صفاتونه د خدای خاص الله لرا الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لرا هغه دعوت بیا ثابت شوخه مالک یوم الدین دا دریم دلیل وګوره ښه دریم دلیل د دعوی دا پدې کې ځکه دا وو وو نه راوړي ښا صحیح شو وو وو ځکه نه راوړي چې دا ځان ته مستقل مستقل دلایل دي مستقل مستقل دلایل دي البته ربط تر خپل نظام شته دی چې الحمدلله نو رب العالمین خوش وي صفاتونه د خدای خاص الله ریخه صفاتونه چې شته نو ځان سره ساتي چې د خلکو او نه د خلکو په تربیت هم کوي په دغه صفات سره الله د خلکو تربیت کوي خا چې تربیت الله تعالی د خلکو کوي الله سره خو ډیر لوی خزانی دي نو دا خزانی خلکو ته ور کوي او کنه ځان سره ساتي نو ای الرحمن الرحیم نه نه ساتي نه خلکو ته ور کوي او عام ور کوي خاص ور کوي صحیح خا اوس چې دا نعمتونه مونږه خورو کنه دا بل رب دا نعمتونه چې مونږ خورو نو دا خو بس مونږ دغه شانتي خورو چې تورې به مهار یو کنه پوه شئ هیڅ څوک را نه پښتنه نه کوي وای نه مالک یوم الدین ما اختیارمند د ورځې د جزا ده معنی بلا څه کوي ښا اختیارمند د ورځې د جزا ده دی مشرکانو ته وایا دی مخالفینو ته وایا چې دغه سي به مهار شطر نه د دین نعمتونو بر سره بیا حساب هم کیږي اور از را روانه ده ها اور از را روانه ده نو دی به وای چې نه هغه ورځ کې زما شفاعت ته ده کنه دوی خو هغه شفاعت یاد شفاعت قهریه خو شوي نو هغه شفاعت قهریه به ما د شفاعت کی به ما بخلاص کی الله تعالی نه شفاعت د بل چانه چلیږي اختیار من دوره د جزا ده کامل اختیارات د الله پلاس کې دي کامل اختیارات د چا پلاس کې دي د الله پلاس کې دي مالک او ملک مالک چې کوم دین او هغه کلی اختیار چې لري داغي کې د تصرف هغه ته مالک وي او ملک ور جزئی اختیار لري د پاکستان بادشاہ او د افغانستان بادشاہ په دې خلکو کې کلی تصرف کولی شي چې دوی په کورونو کې او د دوی په پیدایش او په مرګ او پارسه کې دا نشي کولی خو هغه مالک دی مالک چې وی هغه کلی اختیارات لري ښا مالک دی ته ویل کیږي دیو جن بیزاوی ته معنی کوي د مالک وای المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء بیزاوی وای المتصرف اغه ذات چې اغه تصرف کوي په اعیان المملوکه په هغه مملوک شیانو کې چې داغه په ملک داغه مملوک دي دا ټول شیان داغه مملوک دي کیف یشا چې څنګه خوخی ما او تام تصرفات خو کولی او سیز مالکان خو خو کیف یشا په تصرف کولی شو چې څنګه جی چاهه بس کوا نه نه جی چاهه نه خدا چاهه پوه شو کنه الله چاهه تصرف بکی دا نه چې من چاهه چې سر زړه غواړي دا نشي کولای نو دغه ته څه ویل کیږي دغه ته مالک ویل کیږي مالک مو پیژند کنه المتصرف هغه ذات چې تصرف کوي په اعیان المملوکه په اعیان مملوکو کې کیف یشا څنګه چې خوخی دا د هغه نو بل څوک د دې وجنه قرطبي وایي په بل چا باندې د مالک اطلاق حقیقتا نه کیږي منګه او تاسو ته سیس مالکان ګرځو هغه مالک مجازي مالکی مجازی خا او دی وجناغه وای چې علی الاطلاق بدغه نه کې علی الاطلاق پر دی اطلاق نه کې بلکې مالک مکان مالک زمین دا څه وای کنه مالک الارض مالک البیت دا ویل شي خو مطلقاً مالک اطلاق غیر الله باندې دا پکار نه دی دا مناسب نه دی ښا نو دا مالک څه هم مالک نو ځکه مونږه مالک المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشا ځکه مونږه مالک د اختیار مند کړه پښتو کې چې څنګه خوخه یا شان تصرفات کې دا کامل اختیارات واري نو کامل مختار دی کامل اختیار مند دی یوم الدین یوم ستوي یوم چې کوم دی ورځ ته وي ښا ورځ ته وایي ورځ په شریعت کې من طلوع الفجر الى غروب الشمس د سبا نه شروع دي سبا راو په جنور نه سبا کا پوښوي ان تر سپوري تر نور پریوتو پوري دي ته یوم ویل کیږي قران کریم کې بیا د یوم اطلاق په هغه خاص ایامو د عذاب باندې مشوي دي د یوم اضافت قیامت تم کی یوم الدین یوم القیامه کله د قیامت نه مخکې وخت یوم ينفخ فی الصور هغه پشپېلې کې چې پکواله کېږي د قیامت نه مخکې حالت ته پاغي باندې د یوم اطلاق کېږي یوم الزحف قران کریم کې د جنگ ورځ د جنگ ورځ یوم ممیولهم یوم اذن دبره د جنگ ورځ تم یوم ویل کېږي نو د یوم اطلاقات په قران کې ډیر راغلي دي دلته کې یوم الدین د قیامت طرف ته نسبت الدین طرف ته نسبت شوی دی پوښوي مالک یوم الدین مالک د ورځې د الدین د جزاء اختیارمن د ورځې د جزاء جزاء ورځ سره قیامت دا د دین د قیامت ډیر نمونه راغلي دي او چې کله د قیامت بحث کول په قران کې دغه کې په اصول کې نو ال تر تما ذکر کړو یوم الدین دی یوم الجزاء دی یوم الحساب دی یوم الحشر دی یوم التناد دی یوم التغابن دی غنونه تقدیر ذکر کړو خا یوم الحاقه یوم القارعه په څیر ډیر نمونه د قیامت راغلي دي قران کې یو پکې سوي یوم الدین دی ها مالک یوم الدین اوس دین چې دی دین څه ته وایي نو دین دان یدین دینن په لغت کې جزاء ته څه ته وایي بدلی ورکول ته بدلی ورکول ته دنهم کما دانو پوښوي خماسه تاسو ویلی وی کنه خماسه کرای دنهم کما دانو موږ مسراغه سو کله څنګه چې کړیو موږ هغه جزاء ورکا مطلب دا دی کما تدین و تدان پوه شو کنه کما تدین و تدان پوه شو څنګه چې تکې هغه شان بسره کیږي چې سکاریا بری نه پوه شو کنه هغه شان دی مطلب بدله هغه شان ملاویږي نو دین څه ته ویل کیږي جزا تا بدلی تا دې ته ویل کیږي نور د دین معنی راغلی په لغت عربی کې تقریبا لس معنی راغلی دي سو معنی راغلی د دین لس معنی په لغت عربی کې راغلي دي په قران کریم کې د دین معنی یو معنی خو جزا ده او دغه ځای دی چې را لخوا دویم په قران کریم کې دین په معنی د سره راځي په معنی د طاعت سره راځي لکه سورته توبه 29 نمبر آیات سورته توبه لسمه سپاره کې ده 29 نمبر آیات یو کم دیر شم آیات تاسو وګورئ الته د دین معنی بر طاعت راځي د سبا راځي د طاعت ها نه په ورځ د آخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نه حرام کوي هغه شی چې الله حرام کړی او دا رسول حرام کړی دي ولا يدينون دين الحق اي لا يطيعون دين الحق دوی اطاعت نه کوي د دین حق او چې د حق دین اطاعت نه کوي دغه ځکه به دا معنی کوي کله به کوم د قران کریم کې دین چې کوم دنه په معنا د قانون سره براغلی په معنا د سره براغلی د قانون سره لکه سورته یوسف سورته یوسف چې راواړې آیت نمبر 14 سپاره ښا فبدا باوعيتهم نشورو کړ د یوسف علی السلام په هغه په هغه بارونو په هغه غون دی موږ ته غون دی او تاسو ته سوال خلا خبر بوري ها په هغه بورو د دوی باندې په هغه غون دی دوی باندې قبل وعاء اخيه مخکې د غون دی ضرور خپلنا ثم استخرجها بعرا وباسا غل صاع من وعاء اخيه دا غبار ضرور خپلنا کا خا کذالک کدنا لیوسف دارنګ چل خور موږ یوسف علی السلام ته اوس په ګورئ ما کان لیاخذ اخاه نو دا یوسف علی السلام چې نیولې ور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې په قانون د بادشاہ کې یوسف علی السلام خپل رول په قانون د بادشاہ کې نه نیولې خو څه کنه ولې هغه د غیر الله په قانون باندې عمل نه کولو صحیح شو کنه یې نیولې هم نشو په کولې په ځکه هغه کې د نیولو ترتیب نو صحیح شو کنه نو دا راو دا دیم دا دریم معنی څلورم چې کوم دی قران کریم کې دین راځي کله په معنا د عبادت سره په معنا د عبادت سره لکه سورته زمر پنځم نمبر آیات ها سورته زمر درویشتمه سپاره کې ده پانچ نو لګته ما پانچ نه دی تین دی ښا دغه دی ان انزلنا الیک الكتاب یقینا موږ نازل کړی تا ته کتاب بالحق په حق فرشتیا سره یا له اظهار الحق د پاره د ظاهرولو د حق فاعبد الله نو عبادت کو د الله تعالی مخلصا فدا ته حال کې ته خالص کوون کې له هو غیلر الله تعالی لره الدین د عبادت دلته دین معنی څه بکې عبادت بکې ها انت بل عبادت معنی کې دغه رنګي سورت مؤمن کې سورت مؤمن کې هم دا راغله د ورپسې سورت ته کنه نه او سورت مؤمن کې آیت ده پین ساټ تا پین ساټ پین دش پی الته په معنا د دعا سره راغلی په معنا د دعا سره پیدا مکړو هو الحي لا اله الا هو اغه الله ژوند دی دی نشته دی لا اله نشته دی معبود یا نشته دی حاجت روا الا هو غیر د الله نه فدعوه نو دا غنه مدد غواړی مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کوونکې تاسو اغلره د دعا سمانه وکوي دعا خان دې کې بل دعا معنی کې بیا صحیح شو کله به دین راشي په قران کریم کې په معنی د اعتقاد سره په معنی د سره په معنی د اعتقاد عقیدی سره لکه سوره بقره کې راځي سوره بقره درې مې پاره راخه لا اکراه فی الدین نشته د زور په دین کې نو چې دا د دین معنی وګی کنه نو خلک به در باندې اعتراضات شروع کی چې والکا په دین کې زور نشته دی دا ته وای کنه دا خو صحیح خبره ده نو جهاد هم شروع کړ دی ټوپک هم راغست دی لانجیم جوړی کړی دی او قران کې الله وی دین کې زور نشته نو بس پری دی خلک پوه شئ اخوا خبره ده نه ته به دلته کې د دین معنی او پیژنې چې د دین اطلاق وای تانه نه پیژندل غویه پوه شئ دا معنی واوره لا اکراه نه چلیږي زور فی الدین پاقیده کې پاقیده کې عقیده کې اسلام زور نه کوي کوي نه کوي کنه ولا که کافر یې صحیح ده کافر یې خو لیکن دا خبره ده چې عقیده نه بدلوم خو اسلامي نظام تسلیم کا اسلامي څخه نظام تسلیم کا بس ذمي په شکل به اوسېږي کنه دا ذمي په شکل چې اوسېږي نو دا سوي د دغه عقیده نشي بدل عقیده خو ما غي نو دا معنی وکي لا اکراه فی الدین او دا چلیګم نه دغه شان دغه شان چلیګم نه دا دا زور ځکه ته یو سړی په سپیړه او هغه په خلی کلمه وای خو په لړ کې بکافر بدل به کوله تاقیدا نو لا اکراه فی الدین نه چلیګي زور په عقیده کې نو دغه د بر دین معنی څه کې عقیده اعتقاد صحیح شو کنه دا شو کله په دین معنی نظامی سبای د دین معنی په نظامی لکه سورته انفال سورت انفال چراوبا سینه هم سپاره ختمیږي آیت تقریبا 39 دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگ کوي د کافر سره تر دې چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين كله لله نو څه برتنو چې الته خلای کرا په دین او ته وایي جنگ کوي دا څنګه جبا په قران کې تضاد خو بني نه نه وای نشته دی و یکون الدین او شی نظام او قانون كله ټول پټول لله الله لرا د ژوند پټول شعبو کې انفرادي اجتماعي پوښ کنا هغه ټول نظام چاله رشي الله لرش دانا چې باز نظام د الله باز نظام د غیر الله دانا نه دانا چلیږي اذا کان الدین لله اذا کان الدین بعضه لله وبعضه لغیر الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله کله چې دین باز د الله د پاره شي باز د غیر الله د پاره شي منذ روزه حج زکات وای کوي سیدا تبلیغ تزي دغه خانقاه کې نه جمعات ته ځي خو لیکن دا خبره ده چې بعضه لغیر الله بعض به د غیر الله هغه بعض وای زمونږ حق دی کا دغه حدود او قصاص او ها داسې نه برته مونږ جوړو نو چې کله داسې حالت جوړ شو الله وای نو وای وجب القتال فرض شو جنگ حتا یکون الدین كله لله حتا چې دین ټول پټول د الله د فارشي دیو جن علماء وای دي دا کې د فتنې معنی سره پدې دا کې هغه تجزید دین اذا کې معنی فتنه څه ده تجزید دین د وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه جنگ وسره کوي تر دې چې فتنه پاتې نشي په دین کې تقسیم پاتې نشي بلکې دین کلی شي یو ځای تراجم شي نو چې ختم شو فتنه ختم شو و یکون الدین نصیب دین کله خیال دا کله کې دال دی كله ټول پټولا لله خاص د الله د پاره د بټول د الله د پاره شو خوش پلا مالک یوم الدین نو د دین د درې او د واته معنی مذکر کنه په قران کریم کې دانی چې هر د تزي یا د جزا معنی شروع کړي او هر ځای کې یا د دین معنی بس مغه یو دین کې نه نه دا په مختلفو ځایونو کې مختلفه معنی راځي خوش پلا صحیح شو اوس خیر دې کدا تاسو وایي چې موږ پوه نشو نو دا خوستل دی دا به داسې په قلار قلار پوهېږي مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د جزا دی د ورځې د قیامت دی په دین کې هم درې خبرې بنیادي څو خبرې درې خبرې یو چې کوم دنو پکې د طاعت معنی پراته دویم نمبر څه دی دویم نمبر پکې د قانون سازی د قانون معنی پرته دریم پکې د جزا معنی پرته دیم پکې د زمانه پرتی اوس د چا په دین کې دل د چا په دین کې دل دې سمانه ده دا فلان فلان چې هغه قانون ساز منل دی داغه د قانون اطاعت کوي په دې عقیده باندې په دې نیت باندې چې هغه بوله دې بدلا ورکی پوه شو کنه صحیح شو نو څوک په دین الله باندې دي دین الاسلام باندې دي هغه الله قانون را لګون کې مني جوړون کې به موږ ځکه نه وایو چې ګوره دا قران دی دا الله کتاب دی دې ته موږ مخلوق نه وایو القران کلام الله غیر مخلوق موږ به جوړون کې معنی نه کوو قانون را لګون کې دی او هغه چې کوم دې موږ داغه د قانوني طاعت کو بدله برا کوي صحیح وکنا څوک په دین الجمهور باندې دي کنه د جمهوریت په دین دي هغه عوام ته قانون ساز وای وای دا براله قانون جوړی د عوامي نمائندگان مونږ بر دې قانون اطاعت کو د دې وجنه جزا به کم اس کم دای چې پر ملک باندې پریک دي صحیح وکنه څوک په دین الملک دي د شهنشاهي حکومت ته هغه بیا دغه طرز صحیح شو کنه مونږ او تاسو دین الله او دین الاسلام باندې یو ها مونږ ته ویلي ان الدین یقینا قانون د ژوند عند الله پاس شوه په دربار د الله کې الاسلام د پاره د بندګانو قانون د سر ټیټای دی وختو معنی ګردار راځي ښا صحیح په قانون د سر ټیټی دی بنده تعالی صرف سر ټیټی پکار دا چې ته به د الله قانون راغې بس منم د الله قانون منم دا نه الاسلام مراد الاستسلام الانقياد الخضوع پوه شو کنه سره ټیټي په پښتو کې وای نو ته په قانون ستا کار لپاره قانوندار کې سره ټیټي بس ته به سره ټیټي کې بس پوه شو دا نه چې نورې کې ته مشوره کوم دا الله قانون دی دا نه چې اورې کې چې پاس بشي او فیل بشي دې ته به ګورو دې ته به نه ګوري ښا مالک یوم الدین اوس دریم دلیلم برابر شو دریم دلیلم برابر شو په دریم دلیل دعوی سره لګوي صفاتونه د خدای خاص الله لره زکه دي قدرت او علم چې مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د جزا د جزا به ورکړي نو چې جزا ورکړي نو دوه کار به یو به وتر دی د ګناهونو د دوی د نیکو علم دی وی به وته کنه وی وته چې اوس نه پیژني یو سړی چې بل پته وته نه خو خر په بیا کولال داږي پوه شو کنه فغم ما تا الله تعالی خدا سي نه الله ته خدا ټول د زری زری عمل علم دی زری زری عمل علم ورته دی کنه اوس دا علم راغی علم محیط دعوه سره د دریو دلایلو نه ویل شو چې ویل شو نو اوس نتیجه نتیجه څه شوه دې دعوی چې صفاتونه د خدایي خاص الله لره دي نو خدای وای ستا خدای خو په مختلفو چیزونو کې دا په عبادت کې دا په مدد غوښتو کې دا په حاکمیت کې دا نو ښا چې اوس دا سدا نو ایا کنا عبدو چې صفاتونه د خدای خاص الله لږ نو خاص الله مستعبادت کوو د بل چا ځکه نه کو چې بل چا کې صفاتونه د خدای نشته ده نتیجه راوته کراونه وتا ایاک نعبدو خاص تعالی رب بندگی کو مونږه و ایاک نستعين او خاص تعالی مدد غواړو مونږه دواړه خبره رااله رد شرک فی العبادت مشو چې بل چا عبادت نه کو رد شرک فی الدعاء مشو چې د بل چا نه مدد نه غواړو غواړي یار د بل چا نه مدد نه غواړو ایاک نعبد دا د مکه سره نتیجه ده ځکه پکې بیا مو ورانه وړو عطف مطف نه نه وړو ښا ځکه دعوه د دلایل سره یو ځای وي بیا چې کله په دلایلو کې استقلال ځان ځان ته ذکر کیږي بیا پکې عطف نه او بیا چې کله نتیجه داسي چې نتیجه د دلایل پورې منسلک راوړي شي منسلک راوړي چې هغه ډیره دغه دلایلو نتیجه کې کله ډیر زیات دغه وی کنه ارتباط وي نو بیا پکې مینس کې و و غیر حذف ایاک نعبد اوس دا ایاک د دې معنی به موږ څه خاص تعالی دا خاص معنی ولیکو وجه دار دا خاص معنی دا کو یو لفظ د ایو دی لفظ د ایون او د ایتون په خپل باندې دلالت په خصوصیت کوي په سبانه کوي په خصوصیت نو ایاک راغلی ځکه ایاک دویمه خبره دا ده چې دا ایاک د نعبدو مفعول دی د نعبدو څه دی مفعول مفعول رستوي که مخکی وي رستوي کنه د فعل چې د فعل نه ورستي او تارا مخکې کو نو تا په نحوه کې قاعده ویلې و چې تقدیم د ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص کم شی چې دا مقام دا چې هغه د شاته پاتې شي هغه د مخکې راوړو نو حصر او اختصاص پراشي نو ځکه معنی کو ایاک خاص تعالی را صحیح دریم دار چې ایاک کله دا مفعول لا مخکې شنو عطف مطلب لاړو اوس عطف نشي کولای په دې باندې چې ایاک نعبد و نعبد فلانا نعوذ بالله کنه خو چې دانه شي ویلې هو کته دا څه چې نعبدک و نعبد فلانا دا سيو خو ایاک نعبد و نعبد فلانا دا نه ویل کیږي پاره وای کی نو عطف چې په لاړو چا پښو عطف نشي کېده معلومه را چې خصوصیت ته الله سره بل چې سره نه جمع کیږي عطف کې خو جمع وی کنه نو بل شي نه جمع کیږي نو ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو مونږه نعبدو عبادت راغی عبادت څه ته ویاره د عبادت معنی څه ده او د عبادت مصداق څه ده نو ابن عباس ته د دې معنی کوي اها عبادت معنا وریول د عبادت معنا دا الخضوع الخضوع یو شی کته کیدل التذلل یو شی ذلیل کیدل عرب وی طریق معبد دا معبد لاره دا ای مذلل خلق په دومره تری دی تری دی زلان لاره په خپل سره لاندې دی پوه شو کنه معبد دی ته نخکته کیدل ذلیل کیدل ځان ذلیل کول دي تاسو عبادت وای خو په اصطلاح د شریعت کې عبادت څه ته وایي ګوري ورته نهایت الخضوع ها نهایت الخضوع انتهایی عاجزی کول والتذلل او انتهایی ځان ذلیل کول علا وفق ما کلف به په هغه طریقه باندې چې په کومه طریقه ته مکلف چې په دې طریقې وکا صحیح شو مع اعتقاد الوهیت المعبود سره د عقیده د الوهیت د معبود نه چې معبود د الوهیت عقیده به هم سکه هغه سره لري نو سو شو درې سیزونه شو نو نهایت الخضوع انتهائی عاجزی اوس انتهائی عاجزی کې خو په داسې طریقې نه کې علا وفق ما کلف به الله د توي موز داسې وکا چې اول قیام کا بیا رکوع کا بیا سجده کا ترا دې تر الټا غاړي شروع وکړه علا وفق ما کلف به دې او نه کدا عبادت نه دی دا عبادت نه دی خبر اورسې دې کا دغه رنګي علا وفق ما کلف به تا پکې مطلب دا دی دا بل خبر راواله مع اعتقاد الوهیت المعبود اوس دا عبادت شو د رسول الله کنا و انما دا نشو دا مع اعتقاد الوهیت المعبود چې په معبود کې د الوهیت صفات منی علم پکې ومني یا پکې قدرت ومني په خبر اورته دی کنه یا ورته د اغي لوازم ثابت کې کاغه پکې اونمني خدای اغي لوازمات ورته ثابت کې کنه نو بیا هم کوم دنو بیا هم دا سره بیا هم عبادت ته غیر الله دی بیا هم عبادت څه دی د غیر الله دی نو دا عبادت ته غیر الله نه دی تاسو به پوه شئ کنه په دې خبره باندې دا د تعریف ته عبادت شو خاص عبادت ابن عباس د ایاک نعبدو معنی کوي و ایاک نعبدو و نعبدک ولا نعبد غیرک هغه مونږ د خاص معنی پښتو کې وکړه هغه په عربی کې وای نعبدک مونږ بندگی ستا کو ولا نعبد غیرک او ستانه غیر د بل چا بندگی نه کو دا یو معنی کړی دا بل معنی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا منقول لکنا ترجمان القرآن لکنا هغه وی لکن وحد ولا نطيع غیرک پوشی پر لکن وحدو مونږه ستا توحید تا تا بندگی تا لره خاص کو تا په عبادت کې یو غنو صحیح شو ولا نطيع غیرک او ستانه غیر د بل چا طاعت نکو طاعت نکو دینه پته ولګی د ابن عباس ترجمه نه رضی الله تعالی عنہ چې عبادت طاعت تم شامل دی عبادت معنی د طاعت تم شامل دی نو طاعت غیر الله کولم شرک دی او شرک ته طاعت لذاته طاعت لذاته طاعت لغیره نه دی کته د چا د دی وجنه طاعت کې چې الله ویلی د طاعت کوي اطیع الله واطیع الرسول کده چا د دی وجنه طاعت کې چې الله ویلی دی واول الامر منکم ها د اول الامر د علماء طاعت کې یو معنی دام ده کنه ډیر مفسرین دام را نقل یا د بادشاہانو اطاعت کې خو پس کې په هغه طریقه باندې چې الله ویل دي چې زما په شریعت کې دن اطاعت کوه پوه شو کنه طاعت فی معروف په شریعت کې دن اوس کتر اپاسی دي او د شریعت نه بهر ته په ځان باندې د طاعت د طاعت ته کو ګناګار شي خو کله طاعت التزام دی کو چې د ما لازمي دی پوه شو کنه دا قانون چې د جوړ کړل د الله د قانون سره خلاف او دا منل په ما سدي د په ما لازمي دی نو دا التزام د طاعت دی نو دا التزام طاعت غیر الله بیا شرک دی التزام طاعت غیر الله بیا سدي شرک ته لذاته ولې دا لذاته شو لغیره کو نه شو لغیره هغه چې د الله د وجنه د الله د حکم د وجنه اطاعت کولو اوس هغه خپل تا ته قانون جوړ کړو ته قانوني حیثیت تسلیم کړو او په ځان د قانون په اعتبار سره لازم وګڼلو نو چې د قانون په اعتبار سره د لازم وګڼل دا بیا شک تر اوځخه دغه د اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا هغه طاعت کولو کنه هغه خو عبادت نو کولو خو طاعت کولو خو چې هغه ورته کوم شی حلالولو دی حلالولو چې هغه کوم شی حرامولو دی حرامولو هغه وتوی دا به جرمي نو دی دا به جرمي هغه ورته وی دا بغیر جرمي نو دی وی دا بغیر جرمي د پاکستان اساسی قانون څلورم آرټیکل وګورئ جرم او سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا د جرم او د سزا تعین به صرف او صرف په ملک رائج قانون کوي نو رائج قانون بیا څه چلو کړو رائج قانون جهاد جرم کړو نو خلک پکې ونیول وی وجل څه وکړل کنه شریعت قانون جرم کو نو دا غي په مطالبه خلک مړ کړل رائج قانون دا کار وکړو او غیر جرم جرم کړو جرم غیر جرم کړو سنیما جرم نو دا غیر جرم دی پاغي په دغه باندې پولیس درو لوی پیرا په ورکو چې څوک سنیما ته تاوان ونه رسي خبر ورته دي کنه دا سي طریقې سره دا طریقه وي خدا سو ماډرن کو پر پیځ نه نه په خوانه هغه د ابو جهل کو پر نه دی دا اوس جدید کو پر دی ها صحیح شو کنه نو دا سره دا طاعت لذاته دی طاعت لذاته چې د غیر الله او کې نو دا بیا شرک دی خدا بیا کفر دی ایاک نعبد نو لکن وحد ابن عباس ته وای ولا نطيع غیرک او موږ طاعت د غیر الله نکو او دغه طاعت ته قرآن کې راځي چې دوی بیا وای ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا یا الله موږ خو تابعداري کړې د خپل سادات او مشرانو واضلون السبيل نو موږ گمراه کو دلاره حقنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب نو یا الله دچن عذاب ورته ورکا ولعنهم لعنا کبیره او دوی باندې خو ډیر لوی لعنت کوم مونږه گمراه کړو الله ورته کې نه پارم لکلم ضعف ولکن لا تعلمون هر یو د پاره دو چند دی تاسو د پاره دو چند دی تاسو ولې داسې په جهل کې روان دي پوه شئ نو دا لغړي به هر حال ایاک نعبد اوس عبادت بیا دوه قسمه دی عبادت عبادت چې دا بیا سنم دی عبادت بیا دوه قسمه یو انفرادي دی یو اجتماعي دی انفرادي عبادت هغه چې ستاسو ذات سره تعلق وي دا بیا یو د زړه عبادت دی یو د بدن عبادت دی په بدن کې بیا جبه ده سترګې دي غوګونه ده غوګونه دي پوزه ده لاسونه دي پی دي بیا تر دې هر یو عبادت را جمع کی بیا په دوه قسم دي یو فعلی دي دا دا تاسو د کول نه چې ماته پته ده واسه ته وې مثلا یو فعلی دی یو ترکی دی یو کول دی یو نه کول دی پزړه کې وسکه سبا نه کې الله بیا دی ایمان په فکر اولی فرض دی لیکن کفر په فکر نه راولی خوش وی هغه بیا چې کم بکی بیا یا فرضی یا واجبی یا مستحبی خیال مده کنه یا سنتی یا مستحبی دا سی راځي او دغه چې کم بنکه نو هغه بیا یا مکروی یا تا یا حرامي نو دا چې تا دا ټول لا جمع کې کنه بیا دا چې تاسو ګورئ بدایع الفوائد ګورئ په سورته فاتحه باندې ابن قیم یو رساله لیکلې ده دا دغه دا او بدایع الفوائد ده کنه خارج بدایع الفوائد ده کنه هغه کې بیا را نقل کړی دي نو هغه ټول تراجمه کې نو 15 پېته عبادت ستا په بدن کې هغه هر وخت چې هلو جی بګوره ښا جبا بر سنه ساتي او سبا په وای سترګ باندې بس ویني او سنه به باندې دا نه چې پر دوه خلته په ګوري پوه شو کنه نو دا سری دا ټول دا ته پودا باندې نو دا ټول چې نه سری دا چې راجمه کې بیا 65 عبادت ته جوړیږي هغه بیا ځان لو ګوري اجتماعي عبادت بل خواته دی اجتماعي نظام کې دا چې کم ته تابعداري د غیر الله کې کنه اطاعت اطاعت تمانی سره عبادت قران هم استعمال کړ دې الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان شیطان عبادت حقوق نه کوي یو معنی دا ده چې الله تطیع الشیطان شیطان اطاعت مکوي سورۃ یاسین کې راځي نو بهر حال پیتم آیات دلتا نو دا سری ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو مونږه خاص تا طاعت کو په انفرادي عبادتو کې په اجتماعي عبادتو کې اجتماعي عبادتو کې بیا پورا نظام راځي ښا ځکه چې دغه سرخسي د ادب القاضي باب تړي کنه نو اول کې کتاب القضاء کې وای واعلم ان القضاء اعلم ان الحكم چې حکم چې کوم دی یا قضا قضا چې کوم دا وای دا صدا وای دا په دغه سره چې کوم دی نو وای دا من عبادت دې زکه کو چې الہ تی الہ زکه چې صفات د قدرت او صفات د خدای تعالی رضی الحمدلله و ایاک نستعين مدد درنه زکه غواړو چې الہ تی ولی زکه علم تا سره دې نو زمونږ سوال اوري زمونږ په سوال کویږي الله او قدرت تا سره د زمونږ سوال سر کول شي جواب را کول شي پوره کول شي زمونږ ضرورت صحیح شو نو و ایاک نستعين خاص تا نه مدد غواړو نتیجه بل راوته صحیح شو اوس دا څه ونوي چې ایاک نعبد و نستعين دا څه ونه وای ښا بلکې زوال دوړ سره ایاک ایاک راوړو دې د پاره چې معلومه شي چې هر یو کې حصر پکار دی دا نه چې عبادت کې حصر وکي او مدد بیا د الله نه غواړي او د غیر الله نه پکې غواړي دا نه دا کار باندې کې نه نه مدد بم خاص ته الله نه غواړي عبادت بم خاص ته الله کې اوس په دې سوال لې سوال دا دی چې مدد غوښتل او دعا کول دا خو په خپل د عبادت په قسمونو نه دي دا کوم د عبادت یو قسم دی نو لہذا ایاک نعبد یو کنه نو و ایاک نستعين دا په څه څه راوړو په هغه کې راغی کنه ایاک نستعين جواب دا دی چې نه دي ته ویل کیږي تخصیص بعد التعمیم د پاره د اهتمام شان اهمیت ته ورا دا ولی زکه چې شرک په دعا خلکو ډیر کولو د غیر الله نه به مددونه غوښتل د غیر الله نه به دعاګانې کولی نو دا ډیرو نو په دی وجه سره سوکل اهتمام د دیو کو چې و ایاک نستعین سکلو دای ځان تراو بل پدې کې اشاره شو دې خبره طرف ته چې بعض خلک خدا سي وي چې عبادت خود یو الله کوي پوه شو کنه خو مدد ته نه غواړي عبادت کې ځان ستړی کوي نو یو چې کوم دی عبادت دغه دی شرعي دی او یو جهد شرعي دی نو یو یو جهد شرعي دی یو سوال شرعي دی نو جهد شرعي خو کوي او سوال شرعي نه کوي نو هغه ته وایي سوال شرعي کوي سوال شرعي څه کوا هغه د الله تعالی نه کوا ها دا دا بل ایاک نعبدو چې کله تا وی کنه نو ته په عجب کې راشي چې لکه زد الله عبادت کوم پوښي زې عبادت کوم نو ګوره دا ته وای چې و ایاک نستعين الله خاصتانه مدد غواړو بغیر د مستاد مدد نه د عبادت هم نشم کولی بغیر استاد مدد نه د عبادت هم نشم کولی د مدد د عبادت مستاپ مدد دی نو عجب لاړو ختم شو ریام ختم شو پوه شو کنه نو دا پکې راغی په ایا کنا عبدو کې رد راغی په معتزله او باندې معتنا دغه باندې په جبريه باندې جبريه وای چې عبادت چې بنده کوي کنه دا بس الله کوي دا هر څه په الله کوي دا بس سری دغه د انسان هیڅ اختیار نشته انسان مثال وای د کانی د چودي وشتو نو بس هغه کانه دی لاړو هغه د پریوتو هغه غریب خو پکې اختیار نه وکړ دغه شان ته دی ویخه دی وجنا هغه جبری چې کوم دی هغه باغ ته تلو کنه په هغه باغ کې مالټي شو کول غلای کول نو سړی پر هغه وته وی چې لکه داسه کې وی یاره زه خو سن کوم دا الله پاک زما د خپې دی خو را روان کړی نو راي واستم دی باغ ته نو وی بیا چې کوم دنه زما د الله سوچت کړم دا مالټي پر او شو کول نو بیا زما په لاس دا مالټه سپینه کړم زما په خپل کې نو زما د خپل په خوځو له بیا تیر کړ هغه وی ښا او پوه شو دی خو بل نه پوهیږي لا وړ راواغست خو مضبوطو او روغ د ولو د امان دی ولې واله چې وی والو دوه ته وی غرق کړم ته باندې کوم دی والم ظالم او دا وا هغه ته دا خو معنا وی دا الله پاک زما په دې لاسونو دا لوړ لا پورته کو پوه شو کنه بیا یو چت کو بیا تعلیم لا خلاص کو صحیح شو نو په دې به ته پوهیږي دا څه وته نه پوهیږي نو ایاک نعبدو کې په غیرت چې چواله کا عبادت چې تکې نو دا الله نه کوي دا الله مدد پکې وی خدا الله نه کوي چې وا چې غیر اختیاري بس شروع مو دا الله پاک عبادت کوي دا نه و ایاک نستعين کې رد پچاو کې په معتزله یو کو معتزله بیا په دې بل طرف په مخ لاړل هغه وی چې بنده د خپل فعل په خپل خالق دی بنده د خپل فعل اختیاري په خپل خالق ته دا بس د خپل کوي دي کې د الله کا هیڅ کار نشته موږ نه نه نه و ایاک نستعين خاصتان مدد غواړو دا د الله په مدد کیږي دا کارونه د الله مدد پکې شامل دي دا خبر دا کې دم غلطه راځي تک ما کې دام غلطه نو پاغي مراد راغې په معتزله او د تم شو هغه باندې لته راغې ښا خجی و ایاک بل ایاک نستعين ویخا ایاک نستنصر یو نوی تستانه مدد غواړو هغه مدد راځي خو ځکه یو نوی چې نستعين هر امداد ته شامل دی او نستنصرو نصرت چې دی نو هغه امداد دی چې په مقابله د دشمن کې په مقابله د چا کې د دشمن کې نو په دې ودې نستنصرو نوی نستعين وی دغه رنګ نستعين وي دا نور الفاظ چې مطلب راځي د مدد د پاره هغه ذکر نکړل د مدد د پاره نور الفاظ هم شته ښه پوه شئ ندعو نسأل د الفاظ هم راځي خو لیکن هغه نه ټول نه جامع لفظ سره د ټول نه جامع لفظ د نستعين دی نو ځکه و ای سوره فاتحه کې جامع جامع الفاظ راوړي و اياک نستعين او خاص تانه مونږه مدد غواړو پس کې مدد غواړي سوال خو چې کې د څه شي بکې کنه یو مستعین دی یو مستعان دی مستعان منه وته یو مستعان به دی پوښ کنه مستعین خدا بنده دی مستعان منه الله دی او مستعان به ا یا مستعان له وته وایا د څه د پاره د مدد وخت څه شي غواړي نو مستعین خو الله شو او بنده شو نستعین اخوی کرا مستعان منه الله تعالی ری ایاک کې غرا صحیح شو کنه خو اوس مستعان له هغه ذکر نه کو چې سکه مدد څه د پاراسه شی غواړي هغه ذکر ذکر نه کو چې عام شي چې هر شی دی الله د پاکستان مدد غواړم ځکه چې دا حذف چې راشي نو دا تعمیم فائدہ کوي کنه دا مفعول کې حذف شي دا مليان په پويږي نو وی بیا ته کسې وی بیا تعمیم راځي نو او تعمیم پکې راغی چې هر یو شی چې وی الله زبر کستانه مدد غواړم بل خبره ده و اياک نستعين چې ویلو نو خاص تانه مدد غواړو یو مستعان قران کریم کې راغلی دی قران کریم کې و ایاک نستعين او خاص تانه مدد غواړو دلته کې د مدد د ټولو نه اهم مدد بسې هغه بدای چې د الله نه مدد ته عبادت وغواړي خا ایاک نعبدو سره دا صحیح شو دی وجنا ابن تیمیه سے وای وای ما تاملت ما فکر وکړو فوجدت انفع الدعاء نو ما اومن ته پټولو کې بهترین دعا اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا الله زما مدد وکي په ذکر باندې یا الله زما مدد وکي په شکر باندې او یا الله زما مدد وکي په حسن عبادت په عبادت باندې چې خپل عبادت ستاو کما صحیح شو کنه نو دا شو و ایاک نستعين نو دغه دواړه ایا معنی اوس کوي پښتو کې ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کو مونږه و ایاک نستعين او خاص تعالی مدد غواړو پټول سيزونو کې او خاصتا په عبادت کې پیسو دا دغه وشو اوس دا تر دې پورې دا مونږ سوې دا مونږه دعوا ورسره دلایل صحیح شو درې دلایل او نتیجه په نتیجه پوه شوې کنه دا مو مختصر دا شان لګ لګ مختصر مختصر دی وایو چې ډیر تفصیل نشي چې بیا بیا په پوهیږي نه کنه هغه بنوي نو دا شو دا نتیجه شو دا د سورته فاتحه ابتدا شو ها اوس غلبزي معنی ته بیا یو ځل کوم چې بیا په ذهنونو کې کینی اول وخت بسم الله الرحمن الرحیم شو خا خاص په مدد د نوم د الله تعالی سره چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوما صحیح شو الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک یوم الدین اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين